سورۃ معارج چې الله تعالی وی چې تعرج الملائکه خیجو په دې رز کې دا دومره سخت رز ده 50 زره کال رز ده سورۃ معارج کې دا وی 50 زره کال رز ده او دې رز کې بخیجی ملائکه الله تعالی ته په یوم کان مقداره 50000 سنه نو تاسو دا سخت رز ته پوس کوئ هغه سره ربط دا ده دا هغه ردی تاسو کې چې دومره سخت راز ده بیا بل تاسو کوی نو صلی الله تعالی د دې د قمقلتوب بیانې دې ته شکایت وي حماقت وي جهالت وي دا بیانې او د سند سوال کوي ستا اصلاح ظاهری وکي یو کتاب درونخه یا په کتاب نه پويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شرح کړی بخاری شریف حدیث دی نور احادیث دی د صحیح ته او هغه ګوره په باغیر پويږي چې اشکال لتراجی فقها او داغي عجيبه تشریح کړی دا نو عن فبأي حديث بعده فصل قرآننا دیبا ایمان راړي اصلاح باطنی او اصلاح ظاهری ایمان باطن او اصلاح ظاهری ورسره لازم اصلاح باطنی نو تاسو ته ذل معارج داسې لوی تعرج الملائکه بیا فی یوم کان مقداره اگر دې تاسو کوي عم يتساءلون عم د سن دې تاسو کوي نو دا په واسطه د رسول سره عما يتساءلون عما الله تعالی خبر ورکي خطا ته دې سوال کوی بسم الله الذي اخبرنا باحوال يوم القيامه رحمان بمن امن بالقيامه فی الدنیا چا چې ایمان راوړل په قیام الرحیم بمن اتبع الرسول اتابع دې په رحمان دې په چا رحیم دې چې تابع دې رسولو انو هغه باندې با الله رحم کوي او دا رحم معلومیږي پس د مرګ نه الله رسول پاک ته وی اولو لا په ایمان قران نو عمّا هغه دومره سخت راز ده استاد دې غفلت ته وګوره او استاد دې انکار ته وګوره د سند دې سوال کوي د عن النبي العظیم دا خبر عظیمه په جبه د پیغمبر باندې دا سوال کوي دی راضي وي راشي پیغمبر ته مونږ ته قیامت وایا کله به یا اوس قیامت راواله و د غیزیه قیامت کراجی تبکه الذين كثان في مختلفون دی پراتلو د قیامت کې اختلاف کوي سو کوئی شته دي سو کوئی نشته نو دهریان نه مني او دا نور مني دا يهود او نصارا دی مني خدای وای من بال تخيو لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار طول خيالي دادي دي كي نو إذا خيالي بولا وي خيالي دادي كي مختلفون كلا سيعلمون الله وي ندي فكار دارنگي كلا ندي فكار سيعلمون عند الموت لکه چې دی په پوجي په نيز مرګ دی په پوجي په نيز مرګ باندې تاکید ورکی ثم دا خډیر عظیم رضا ثم کلا بیا نه پکار دا سی سوال سيعلمون عند الموت او في القيامه دا قیامت کا مرګ دی دا قیامت کا چې مرګ راشي نو پوهه بشي چې قیامت راشي نو پوهه بشي خود هغه تاسو سوال کوئ بیا تا تیارې سکړلې ولا تا ول ست تیارې کړې چې د قیامت تپوس کې الله تعالی ورته د نقم په ځای باندې د قیامت حال فعجیب بشر بیانې قیامت په ذات راځي ذکر النعم وترك النقم او دې دې ګرځولې دې غرونه ول جبال غرونه یخې دې او تازه میخونه د ځمکه خوځېدا دا داسې په وبو باندې ټالای والي نو چې ټالای والي خوځېدا نو ځمکه په الله په میخونه ووت دا غرونه د دنیا میخونه دي په دې ځمکه او برابر په وزن کې ندی په حرکت کې ندی په حرکت کې ښا حرکت نشي کوله په داسې اموا او هم وزن هغه غرونه پیخي دي په کوم کوم ځایونو کې وخلقناکم پیدا مې کې تاسو ازواجا جوړي جوړي دا نذیر دې اختلاف د اجزاو تاسو اختلاف د اجزاء ته وګورئ وخلقناکم ازواجا تاسو به پیدا کی جوړي هر شی جوړه ده بی د ذات ربینا هر یو شی جوړه ده که خدا که سړی ده د خدای اجزاء ته وګوره خپل اجزاء ته وګوره دې کې تا ته من عرف نفسه فقد عرف دا نذیر د اختلاف د اجزاء لباس دا نذیر دی د ستر د دنیا ستر د دنیا تا د دنیا کې پټ ساتم نو ته ځان م بربندوخه ما د لباس پیدا کړی دی وجعلنا الليل لباسا شپه مې له لباس کړی دا پټه ونه دا شپه پټه کې سړې هر ځای کې چې دې شپه کې کور ته ځان را راتای یو بادي ته ځان را راتای یو خیمه تامبوی جمعاتي هغه ته ځان راځي ان دې الته ودش لباسن دا پټون کې د دنیا نو دا دا خوب ته وګوره ثمرات د اعمال د اخرت په اخرت کې کار کیږي ښا لکه دلته او ثمره پټه ده صاحب عمل باندې دلته سمو ده اسم مرتب نه ده دلته کې به سندې مرتب او اخرت کې په لوی ثمره مرتب ده وجعلنا النهار معاشا ګرځول مې دروازه وخت انتشار دا نذیر د اخرت دی اخرت کې به تا تار تخکار شي لکه رشي شپې د سړې ودی تیاری وي اس نخکاریږي غل غدو نه نه پته نه لګي او چې رشي نو ارته واضح شي تحصیل تلک الثمرات تاج کوم عمل کړی هغه به تحصیلیږي وبنینا فوقکم جوړ کمی پور د ساتنه من السماوات السبع د اسمانونو وونه وګوره د اسمانونو وته وګوره شدادن محکم رڼا ورکونکي د نور رڼا ورکي سراجن وهاجا دیو روخانه یعنی دیوا بلا چې نور دی وګوره دیوی ته وګوره دی نور ته وګوره دا مې د درځ تنظیم کړی دی چې ته وګورې دې نور نه فائدہ واخلي نور د انسان جسم لړې ضروری دی نور د انسان جسم له ضروری دی زمکه له ضروری دی انسان معاش له نظر زندګۍ له ضروری دی نو دای درته او به سجاده تویدون کې برنه باران جوړ سم باران شروع شي وي په شکل باران دی وي پدې باران ته وګوره دې باد ته وګوره وریځ ته وګوره باد درته ښکاری نه وجنات باغنا الفافا ګور موږ ورته ګور وو یو بل کې الفافا متلففا بعضها ببعض چې یو بل کې داسې تلی دنه دا زورور فصل دی د یو بل کې دنه دی داسې شوتل ته وګوره جوارو ته وګوره غنمو ته وګوره نور پسونو ته وګوره چې خو زورور دی یو بل ته دی داسې یو بل کې داسې ور ودغه شيخه نو باغونه الفاظا متلففا بعضها بعضا من ور د پښتو کې ګورو دي باغونه مې پیدا کړی دی وګوره ګور باغونه دي عامات ته وګوره دي عامات ته وګوره تعالی ما دا انعامات پیدا کړی دي ایا کافره ته سوال کې عما يتساءلو د قیامت سوال کې تاسو قیامت لته تیارې کړې دي چې ته د قیامت سوال کې دي انعامات ته نه ګوري بیا دې انعامات ته وګوره دا انعامات هغه ختم شي دا انعامات ختم شي تخفیف او خری ورکه وسو چې دا و ختم شي بل عالم را روان دي چې ایت اخرت وای چې تاسو سوال کوي ان یو ان یوم الفصل دا بل عالم نه دی سوال کوي دا غي کنه عما يتساءلون عن النبي العظيم دا خبر عظیمه نغرا غدا ده ان یوم الفصل پته دې رد فیصله د قیامت نوم یوم الفصل له طالبانو دا چې یو یو شمارې کنه پنځه سلويق نمونه ته جوړ شي بعض دینه زیات وای قرآن کې شمارې یو د رد فیصله کان قاطع د تاریخ للثواب والعقاب چې و مسمان شپږم لراجی او داز به کیلو درز نو داز به کی یقین ساته سړی لا غینه مړیږي هغه بلا بلا داسې دړې وړې بدی چې دې اسمان لراشي یوم نتو السما کتوی سجل للکتب داسې بیران غړي دای تثبیت لقا تطبیقیات ساتي ګوره دې اسمان لچراشي یوم نتو السما کتوی سجل للکتب داسې بیران غړي شګو ته وای شګي شګي وشي کثیبا مهیلا پشان د ډیرې د شګو بيدون کو یو لوی ډیرې د شګو تازل ته وو راشتي داسې وخذو داسې داسې کا با ولا ټول کوټ اما نو ټول خورش دا غرونه بشګي شي ازلزله په راشي چې زلزلې راشي تاسو وار بکی چې چې مشرق نه تر مغرب پورې ان جهنم دای ورته وی تشکیل د قیامت هم یتساءلون د دغه زامنو تاسو قیامت سوال کوي قیامت او دمر سخت دی وان جهنم كانت مرصادا اوس ورته وی په جهنم كانت مرصادا تیار شوی تاسو لرا دیو حکم حساب چې کې نو سولا کرب او 40 ارب سلور سلويخ کروڑا کالا سلور سلويخ کروڑا کالا دا یو حکم دی سلور سلویخ کروڑا کالا دا یو حکم دی دا احقاب دی بلا نهایت احقاب بلا نهایت وشوی په مطلب دا دی یو حکم حساب دی او احقاب بلا نهایت دی یو حکم حساب وګوره 44 کروڑ بلا نهایت لا یذوقون فیها نبس کی دی فیها په دې جهنم کې بردن ادنا یخنی بردن ادنا یخنی جهنم کې به یخنی نه چې دې ته یخنی ملاو شي ولا شرابا ان اعلا یخنی دا سړی چې خي وبوس کی او کنټرول کنه ټټر یخ شي یا خيخ شي نو نبا ادنا یخنی په دوزخ کې وغساقا ما يسير من سديد اهل النار غساق ستوي چې د جنت جوړ شوی د جهنميانو نه جهنميانو نه جوړ شي ګن بلا اغه بوي دا بلې او حدیث شریف کې راځي یو لوټه لوټه وایه یو لګن وایه حدیث کې لوټه راغلی دا لګن وایه ته یو لګن که پس مکه واړیږي نو پس مکه کې بس دی روح شي پاتې نشي دا دومره ښه د اټم نه سیوا دي ښه ایټم څه شی دی تړیا ته دې ایټم دې خدای روکی دا شی دې راشه دین کافر ځان بچا ته ایټمونه جوړې آغا حمیم ما یسیل من سدید اهل النار ګن بلا کې به ولاړی غفاقه نه جوړ شوی د جهنميانو نه دا که دنیا کې یو لګن واړی یو بالټي یو ټیم حدیث کې لوټه راغلی ده نو دنیا کې به دی روح شي پاتې نشي د دې د بجویا نه د دې د ګرمای نه د دې د خرابوالي نه الله دې مسلمان څومره بچ کړي او کافرانو بده کافران دې ته مخیا دې مزي وکړي مزي نه دا به سمزيتي اصل کاله دا غي دې قوت تراشه دې عذابونو ته وګوره جزاء جوزو جزاء حدیث د پیغمبر امام بخاری ته نسبت ته فتایې کوي هغه ته نسبتونه کوي او اتفاق د علماء دی اصح الكتب بعد کتاب الله الصحيح البخاري د اجماع د امت نه خلاف کوي او سره كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا او دې تکذیب کی پایتون زما باندې په تکذیب سره الله وای هر یو شی مالک لده انسان ته چې سکه کوا فادیناه النجدین دوړ لارې مې درته خوني دي کفر اسلام حق باطل جائز ناجائز حلال حرام پاک پلیت دا دوړ لارې مې درته خوني ولې چې سباله ګیلاونه کې او کل شی احسناو كتبنا في كتب الملائكه کتابا په لیکلو سره احسناو ما شمار کړی دی لیکل مې دی شمار کړی مې دی لیکل مې دی په کتب الملائکه ته په عمل نامو ستا کې کرام الکاتبین هغه لیکل دی کتابا په لیکلو سره ورته وی فداده فذوقوا اسکی فلن نزيدكم نزياتي کې دي کافرانو لره الا عذابا مگر عذاب څنګه عذاب ذاتي کې طالبان دغه عذاب په نزياتي کې لره عذاب مگر نو ذاتي چل دي دنیا کې طالبانو طریقه ده دا یو دوه تنه دي جنگ وکړو دوړ اولاد جیل کې بند شو اولاد ورته جیل ورته نو دا غيو ضمانت شي هغه بل پاتې او دواړه یو ځای کیو د خدا مرګره راوته انو په د باندې هغه جیل داسې لګي چې بیا د دوزخ نوم پاکو هله وی پیسې ورکې خو ما و باسي هلا هلا هلا شابه ثاني ته وای ډینګلی ته وای نو فلن نزيدکم نبدیاتې کې لره الا عذابا بانقطاب عذاب المؤمنين په انقطاع د عذاب د مؤمنانو مؤمنان بد عذاب نه راوځي د دوزخ نه راوځي ټول په شفاعت کبرا شفاعت کبرا شفاعت د شهدا او د علما او د شهدا او د شومانو د مؤمنان په ټول راوځي چې دی یوازې چې دی دوزخ کې نو بوسي او قسمت تنګ شي بیا دوزخ دی حالانکه کلاو شو ورته مؤمنان ګناګار ته راوتل لیکن دی باندې تنگ شو ولې تنگ شو مقابله وته مقابله وته داغه اوالات نه جیل نه د جهنم نه وته نو فلن نزيدكم نذير الا عذابا مگر عذاب دغه طریقه باندې عذاب دی دا نه چې دی له جدا میتیاز ته نه کې غول ته نه کې اسکای کنه ګران خدا راځي خوراک نه کوو میتیاز کوو بیا الته خدا نشته دی عجیب کا کمال دار وکاسن دی آکا لا يسمعون فيها او نابوری دی فيها په دې جنت کې لغون بیوده خبره غلطه د بشرب الخمر چې شراب اوس کې دلته برباد وي بیا یا خپل او بل نه پیژني ښا ولکن ذابا ان درو درو پکې نشته ښا جزاهم الله جزاء جزاء ورکړي ته الله تعالی بدله ورکړي په دې بدلی سره ثواب ورکړي په دې ثواب سره من ربک جانب الرب صانع عطاء حسابا سفر کې حدور کې چکر کې چې څومره دی جدي تا ته شي ملاويږي تا ته به شي ملاويږي ولاړه په ناسا په ملاس د تین عاماتو لپاره کوشش وکړئ ایمان راړه سوال مکو منکر کېږه ما ربک جزاء من ربک نه داتې بدل له ربنا رب السماوات والارض رب د اسمانونو دې د زمکو دې وما بينهما چې په منځ دې کې دي الرحمن هو لا الله الرحم هو الرحمن لا يملكون منه خطابا مالکان منوي منه دې رحمان سره د خطابه د کلام في الشفاعه حتى يأذن الله حتى يجيزن کې الله تعالی سو په دم نشي والے څوک به د هیبت نه خبرې نشي کولای دا سه هیبت به دا سه یره به چې توبه الله به مسلمانان باندې دا یره نه راولي تیر شوی آیات کوم نه لا یخذ الله النبی والذین کوم صورت کې تیر شوی دی سورۃ تکویر کې تیر شوی لا یخذ الله النبی والذین آمنوا ور الله دا په مؤمنانو په پیغمبرانو دا نه راولي مؤمن ته د پیغمبر د وجه نه چې د تابع د پیغمبرو نو الله تنا غ حزن لرکي يرت لرکي خفغان ته لرکي نور نور بدا دې په hebat کې کافر چې او هو دا hebat نه خدای او سات دار لا یملکون منه خطابا مالکان منی د الله تعالی سره د رحمان سره د خبرې کولو خطابا د خبرې کولو په خبرو کې دور جرأت پیدي دا ټول امتونه بچاته راجم شي انبیاء ته ټول انبیاء رسول پاک ته راجم شي رسول پاک به شفاعت کبرا شروع کی ښا او مقام محمود کې به پریوزي قربان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امام الانبیاء دی خوشي او شفیق امت باندې دی په دنیا کې او په قیامت کې حساب یوم پارت کې خبرې باندې شي کولې یوم پارت کې تقوم الروح چودريږي جبريل عليه السلام والملائکه ملائکه صفن په صفونو باندې وصفه بجوړ شي وصفه وقالا ثوابا ویلی قول حقا لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ټوله تش لا اله باندې بدل شفاعت نکی قادیانه لا اله وای کافر دی پرویزی لا اله وای کافر دی شیعگان وای مسلمانان ندی شپارس فرقی دي كلهم كافرون ټول کافر دي وای شو د دې عقیده دا د قران دا کم دی ای قران وی دا کم دی دا د دې عقیده ده دا سلویخ سی پاره وی دا دیش پاتې شوی دی دا لسته دي سنیانو پټ کړی دی دا د دې عقیده ده غول خوري شیګان بدترین د مسلمانانو دشمنان دي او دا خلک ورته دوستی کوي خانه دې سره تعلق ساتي پوه شئ بدترین دشمن مسلمان چې نمبر لري په خدای کې نو کا ما ته یو کس خبره کوله ژوندۍ سړی نه سرمنه سره ژوندې او سرمنه ته وایي نور ظالمان او چې کله دې په دغه کې راشي خدای دې تباہ کی دې خدا د پیغمبر دشمنان د چاریارو دشمنان د صحابه دشمنان دي د امت دشمنان دي خوښ او که در تقیمان هم نه دي ملک دشمنان دي چې څوک پیژني نه موږ څه چلو الله تعالی دې ته مونږه تاسو شکر دې مونږ دې علاقه کې نشته الله ډېر لوی رحم دې ذلك اليوم الحق عما يتساءلون ذلك اليوم الحق دار الحق ذا واقع کیږي فمن شاء شاء رضا او شو اذا اتخذ الى ربي مآبا ومن في ربته مرجع والابعد ما فات محاوره د دنیا یا ساتي دا دلیل لغه قریبا یوم ينظر المرء فارج نظر کی سړی نظر بو کی سړی ما قدمت ما عملت هغه عمل کړی يداه لا سند مصورة بصورة جميلة او قبيحة عمل به مصوري دا نور دا خکرول غوی یو غوی دا خکر نشته دی دا بل خکر دی وهی په نیغ نه وهی نو جلجا قرنا دی به بدل والی نو چې واخلی نو بیا به الله تعالی ورته وی کونو ترابا شي خارې نو ټول به خارې شي ټول بخاری شي چې شیطان دا دا کافر چې دا ویني چې وغه خو خارج نو ويقول الكافر يا ليتني هو وي کافر کاجي ذات خارج نو څنګه بخو دی ودا غځای وي دا دا د جمهور معنا ده ابن عباس حبر الامه هغه وی حشر د حیوانات نشته دی په تحشرون سره صيغه ته تاسو نه ګورئ په صيغه زار نه معلوموي چې تحشرون صيغه ده ذوي العقول ده حشر بکیږي ذوي العقول نو د حیوانات او حشر سره نو دا غیان به ورپسې اوازونه کوي ګړي به اوازونه کوي دا به ورته مصور شي دا به عذاب ورکیږي پنځوس زره کاله پنځوس زره کاله په د باندې دا دی وای په ما باندې دا وخان ګرځي او چکای به لاندې دی به لاندې پروتي دا غیان به په ګرځي او داسې به ګرځي په داسې داسې دته به دا عذاب ورکی پنځوس زره کاله پس دا بیا جهنم ته دی نو تابع ته مصور شي دا برمانی ګل نو بیا ورسو الله دیت وایو چې ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب ابن عباس ورته وي استاسو خبره لدی یاد نه مخالف ده ته چې وای ګړي بيزي او خان او دا ټول دا بدل اخلي نو التايات کې ترازي ما كنا معذبين حتى لديت كم رسول راغله هغه يدري ديت رسول خي كم رسول راغله دا غزا کې غي جمهور دريږي بل دلیل ورته دا وایي غي جمهور چې دلته به وای کافر وګوره كنت ترابا ابن عباس دی وای دی په معنا نه پويږي ويقول الكافر ابو اعلى كافر اعلی کافر څوک دی ابلیس ابلیس به وای یا لیتنی كنت ترابا کاش کی چې زوی ترابا متواضی بابا آدم علی السلام تا کاش کی چې ما تواضع کړې وې سیده مې لګولې نو څنګه بخوا غول می خړلې دي چې د باندې لعنتی شم نو یقول الکافر هو اعلا کافر چې ابلیس ته یا لیتنی کای کی چې وې ده كنت ترابا متواضع تواضع وکړې بابا آدم علی السلام ته څومره بخوا دین او هغه مراد ده دوره ایا بلا نو دا ابن عباس ته دا جواب کوي آیا یو تفسیر کې ترابا یو ډیر ظالمو ترابا یو لوی ظالمو ا ترابا یې نمو وښوي نوراته په یو ځای باندې طالب برشر ته جمعات کې ناس وبره جمعاتونه مخ کې اوچه اوچت وګره اکثر په ډیرو باندې به اوچت وو او جمعه ډیر احترام دی غلا راته جمعه لارې ترو انو دو ورته زمانه بدرا اړې لوی ظالمو نو د سره قلم نو قلم دې یې پریوته او کته دوه کله کته لارې ته پریوته درولې دو دې ترابا زناور ولیدو چې دنه قلم پریوته نو درا واغستا قلم یې هو استاد قلم واخله وای نو دا کافر به ارمانو کې کاش کی چې دومره نیکی کړو لکه ترابا چې نیکی کړی دا دوره نیکی نشته کنه هغه الله ظالم په دیو بخو چې غلې قلم ورکو ها دا قلم واخله استاد دا غي عزت د علم هغه یو کو الله هغه پاغي باندې وبخخه نو یقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا وکړه د په شان چرته کې او کار می کړو نو مخوا ابن عباس وی حشر د حیوانات نشته توحید رسالت تخویب بشارت حاصل د صورت سراوت الا الله ذکر دا تخویف او بشارت ورکو حاصل د صورت دا صورت نازعات نا نازعات نازل شوی د پس د صورت نبا نبا خبر در کوي دلکه د قیامت نبا خبر نبانا بس نازل تا ته خبر درکې په احوال دو دارینو باندې احوال د دارینو ته وګوري ښا نو دا غینه پس نو غی سره دا ربط دی هغه کې احوال د قیامت او د دنیا دی او دې کې احوال درته ذکر کړي د قیامت پوکل یو دی ناګه په مخدت مکه به ولاري یو شپېلای دی وای خو چې فوکی بس په مخدت مکه به ولاري یو شپېلای باندې ته وای قیامت په څوک راولي عم يتساءلون عن النبأ العظیم الله تعالی وای قیامت راوستل دي اسرافیل علیہ السلام یو شپېلای ده اذا اراد شيئا ان يقول له اوس ورته وای د قیامت تخفیف ورکی لمن يخشى دا تخفیف دی چاته چې نیریږي او دا تخفیف ورکی لا غل من يخشى فورقه لمن يخشى رترازي درغه پورې دا تخفیف ورکی چې قیامت دا تر روان دی مخکې د قیامت نو ګورا نازعات موصوف صفت محذوف تخا والملائکه النازعات قسم دی په ملائکه باندې النازعات چې هغه وباسي روح د روح د کافر نو په کار خو نزع نو کنه ها نو دای مصدر راړه د غیر لفظ نه طالبانو قولی والنازعات والملائکه النازعات قسم دی پاغه ملائکه باندې چوبات روح د کافر غرقا فسختای ترا غیر لفظ نه ول راړه کافر له سختی ور کوي د کافر نه چې دا روح باتی توبه توبه احادیث کې دا غي بیان دی نو هغه تړې کوي نو باندې باندې ویختو ذیک ذیک شي یا اخرجی یا ایو النفط الخبیثه دې نراو دې بدن کې داسې داسې کیږي داسې داسې کیږي نو چې دا ملک الموت یې ونیسي دې سپمو کې دې سپمونه بابا او چې دې ځای نه ونیسي کنه نو راي کاږي چې راي کاږي د ددا بدن دن نه داسې وشلېږي داسې وشلېږي لکه اره اره تاسو د ماشين اره لیدلې ده دا بدن ټول اره اره شي داسې وشلېږي په دوره سختۍ د روح راوړي بار په څنګه ښکاری ګوره ها بار په داغ دي خپکیګه ما مونږ دې دلته عمر ګریو الته دې عمر ګریو ګور مؤمن ته ذاتي وای ښا قربان د الله د رحمنا وکانه بالمؤمنین رحیما دور رحیم ذات ته ذات رحمه ذات په اسانتیا حدیث کې بیا تشریح راځي چې ذات مؤمن په دې روح باندې پوه نشي لکه یو مټ دا دا بل شي سره مشک مش د وبو مش داسې ځونډي ساس کې وبتي بهيږي دا مش په دې نه پوي چې معنی او ساس کې وبتوي دا مؤمن داسې پوي نه شي بس داسې په مدد نه ساوځي پس سرواړي د خو خلق علامه ده والسابحات سبحا دلته په کټ جګړه ده او الته په روح جګړه ده دلته په کټ جګړه الته په روح جګړه دې د عزت تو ګره د الته عزت تو ګره ملائکی وی ودروي ومن له راکې غیر راضي بل راضي بل راضي عدالت چې خسړې ار یو قسم می دی په ملائکو چې تدبیر کوي تدبیر کوي د امر د دنیا فالمدبرات قسم می دی په ملائکو چې تدبیر کوي امر د امر د دنیا دا قسمونه چې طالبانو یو دوا درې سلور پینځه دا پینځه قسمونه یې خوړل ښا نه بوای نو د دې جواب د پینځو قسمونو به یو راو باسي کذالک جواب د قسم دا دی كذلك تسلط الملائکه فی القیامه دارنګ به تاسو باندې مقرر شي ملائکه په قیامت کې بشدت للكافرین په سختۍ د کافرانو باندې ورافت للمؤمنین او په نرمۍ د مؤمنانو ادي براکاږي کافر ولي دې د کلمې نه انکار کړی دی توحید د قیامت نه انکار کړی دی دا یو دا حال ورته وي دا برازي نو دا دا قیامت صغرا دی دا قیامت صغرا دی او دا قیامت کبرا دی یو یوم ترجف الراجفه پاو وخت چې او خدای د ازمکا دا او خدای د ازمکا په خدای دو سره هي النفخه الاولى دا غت نفخه اولى دغه نو په خدای د ازمکا په خدای دو سره الجبال والارض غرونه ازمکا فدکتا دکتا واحده ټکراو بشي په ټکراو کې نو یو ځل سره دا غرونه به یو بل سره داسې ټکراو شي شګي بشي ډیرې بشي کتیبا میلا تتبعها الرادفه تابع بشي دې اول شپې لای تتبعها ان لمردودو له موږ به واپس لشو د قبرونو نه فی الحافره بحاله اولا په حالت اولا ده موږ بیا ژوند کیږو نه مړه مولا یا دی خلک یې قران دی او مولا دی دا دهریان روسیان نحرا دې درې دا قالو وې دې ما بین کې به وي او سړیات خیال قالو وې دې کافرانو فی ما بینهم تلک اذن کرتن خاضرا دا ګرځې دلی تاوان تاوانی دي رجعتا ذا خسران دا خو ګرځې دل تاوان دي ته زیان دي دا خاصه زیان ګرځي فإنما هي الله وي وكم بختو شپېلې یو دی پوکل یو دی ترفع الاح نو ترفع الارواح من السور الى الابدان او دا ما تاسو مخ کې ویلو کنه یاد دی سورته ال عمران کې کوم سورته کې او یوم ينفخ فی السور التم يرتویل کنا یوم ينفخ فی السور لان جميع الارواح فی السور دغه دا ټول ارواحان په سور کې دي ادا سور سور گویا دا سور سمره دی وې سادهګانو برای سد سور علیین دی برای علیین دی او کته یې سجین دی او دا ټول یو سور دی دومره هغه سور اسور هغه شپېلې ته وای دا مثال عبد العزيز الدباغ ذکر لا د غوی د اخکر نه دی دا وی کې دلته غټي روستو بیا دا نریش دی راځي دا سی بیخه لأن جميع الأرواح في السور نفوك بوالجي فاغ السور كي ذرجه واحده فاذا هم بالساهره ناغریب په مخ د ځمکې باندې ولاړی متلبثون بوجه الارض نو مخ د ځمکې به تخفیف اخروی ته د قیامت نه انکار کې ته د قیامت نه انکار کې وګوره چې دا چې قیامت را روان دی او دا چې چا نه دی منلې دا غي حال ورته وي دا غي حال ورته وي چې چا منلې دی دا غي نتیجه وای دواړه وای ښا تخریب دنیوي دلیل نقلی په توحید باندې تخریب دنیوي دی او بل څه دی دلیل نقلی دی په توحید باندې هل اتاک حدیث موسی اراغلی تا ته قصه موسی علی السلام بیابان مقدس پا توا توا ورته وي توا مقامو دا توا ورته ولې توریل تویل تویل برکات فيها رانغخت شوی دي برکات پاږي کې ها برکات پاږي یا توا ورته وای کنه تویل التفات الى ما سوا بل چاته به التفات نه کې تو یل التفات الامات راون غاړه التفات بل چاته مو تعلق الله سره قائم کا الله وای نو موسی علی السلام ته الله پیغمبر نور خبره حذف کا هغه هغه خو کړی دا کنه دلته ګوره دوه جملو کې ټولې کې ته اشاره او کجې تیرې شوې دي تیرې شو ټولو کې ته ته اشاره او کړه اوس ورته وي اذهب الى فرعون لا فرعون ته انه طغى د تجاوز کړي د حد نه پتاوید خدای سره ګوره د خدای دا وکړه د غلو کندو د غلو کندو دی وای انا ربکم الاعلى لار شورتا فقل ورته وایا موسی علی السلام تعالی وای فقل ورته وایا هل لك هل لك ميلا هل لك رغبه اشتعل میلان او رغبت الا دې خبره ته ان تزکا چې ته ځان پاک کې من الشرک دې شرک نه تعالی شله رغبت مینا دې خبره ته ان تزکا چې ځان پاک کې دې شرک نه کفر نه زغل خوري دناوره زرا غلیم تا ته واهدیک او لارو خیم تا ته الی ربک رب ورته وي الذي رباک پس ته ویریږي ددنه منو بسلب الملک منک ویریږي د الله نه حکومت په درنوالي توبه او ما ثار سبا دي پاتې شي دنیا به خي اخرت به خي ور الله ورته خبر ورک لنډه یک خبره څومره مختصره لوی جامع خبره راړه پکې دي کې تقریبا دو سپاری را دن نکړي دي الفاظو کې ښا داغه کیسه چې ټوله یادې دو سپارو پورې ده دا ټوله راخلي نو هغه ټول په دې دې دوه جملو کې راړه وادیک الی ربک فتخشا فتویریږي فرعون ورته وی فقال فرعون لابد لك من الآيات انا فرمایي لم يقبل نافرمانی وکړه تکذیب وکړه انکار د آیاتونو نه وعصا نافرمانی وکړه لم يقبل قبول نکړي عصا لم يقبل نافرمانی وکړه قبول نکړي ها ثم ادبر بیا اشاکړه ایمان تا یا غزایتا یسعا کوشش کو فی ابطال الآیات په باطل ول د آیاتونو کې لنډه جمله وي فحشرا جمع ک ساحران تمام فوجان ساحران فوج ټول جمع کو فنادا आवाज وک فغټولو کې وراشي وي دې سره مقابله کوه مقابله به ذکر کرا ولي التا فقال ټول ته وي واوري وي تاسو ها اول دنیا ده اخرت رستو دی دنیا اول ده عدل ته دنیا مخ کې کړه اخرت رستو کو فاخذ الله ونی سدل را الله تعالی نه قال الاخرته فعذاب د اخرت والاولى او په عذاب د دنیا نو اخرت لا غل نه دی دا خو دنیا ده نو ته څنګه وای نکال الكلمه الاولى او په عذاب د کلمې اولا وبينهما 40 سنه ا د دوړو کلمو په میان کې سلويخ کاله تیر شو هغه مخ کې ویلې وا سلويخ کاله او دای ورپسې وی انا ربکم الاعلى نونی صدل را الله تعالی په عذاب د کلمې اخره کلمه اخره دا د اخرت عذاب نه دی ګوره ښا والاولى او په عذاب د دنیا د جهغه ترجمه نه کړي تفسیر ګوري ورځای ته ګوري اردو علي ته ګوري نو خود په وایي چې اخرت ته ولادت خود دې دا څه بوایي ښا خلک ذکر قران د استاد نه وای چې استاد قران گمراهی ده تان مغر خوی وایا فهم دې نور نشته فکر نشته غلط پښته دنیا تب آخرت و آخرت تب دنیا و ان فی ذالک پتی در پدی گرف پنیولو د دې فرعون کې ځان ته وی انا ربکم الاعلى عبرتا عبرت تبا شهان لرا لمن یخشا هغه چې یریږي تمام د دنیا بادشاہان له عبرت ته مالدار له عبرت دی تمام بنی ادم له عبرت دی هر چاته د عبرت ردی ښا بادشاہ تا فقیر تا کافر تا مسلمان تا لوی تا وړوکی تا خود تا سړو تا ټول دې عبرت ته دغه عبرت واخلي ښا ان فی ذلک فگرفت دی فرعون کې لعبرتا عبرت لمن یخشا فإن لم تخشوا وانکرتم البعث او که تاسو نه یریږئ او انکار کوئ د بعث نه تاسو انجام بدایي الله به عذاب در باندې راولي د دنیا او د آخرت وبانی تي په سختو باندې د دنیا او په سختۍ د آخرت دا مسلمان ته تنبیه دا کسی دې د پاره بیانېږي حاش لله ان حکایت نه سي نقد حالت ما وتسئ خوش ببي دا خو کرا کول زما ساده حال دي تبه په خپل حال برابرې دا تشکیفي نه دي چې خدای کوي ښا خدای کی ځخوان نه دي چې موږ دا تاسو ته کیسې کوي دی باندې وتعمل کې ځان وتی کې دا هغه عمل نه ځان بچ کې مسله توحید کلمه اتباع پیغمبر هغه په ځان کې راولي د حق تابعداري وکي د باطل په څه باندې ښا خدای دې موږ د باطل نه وساتي بس خدای دې موږ د باطل نه وساتي اوس ورته نمونه بیانې طالبانو چې انسان د الله دې اسمان ته وګوره دې مګي ته وګوره نو توای من يحيي العظام وهي رميم د دغي دي ستا پیدا کول ګران دي چې ته دا سی وای الله وی انتم اعتاذ نمونه ور کوي انتم اعتاذ اشد خلقا إيه؟ تاسو سخی د جت پیدا کیدونه ګران یی د جت پیدا کیدونه ام السماء یا اسمان اشد خلقا پزمکه با لا ترا وړولې واغتش ليلها تیارکی شپه د دې اسمان واخرج دوها خارجي د دین رڼا دوحاها رڼا رز راولي ګورم پکې شپه راولي هم پکې رز راولي دای نظام پکې جوړ کړی چې بنی ادم دمو کې والارض ازمک بعد ذالک پس دینا بعد پمانا د معکه غرونه ټکول دي په دې ځمکه باندې ارساها او دای ټکولي تدحاها لحفظ الماء ولي که په ځمکه باندې غر نه وي نو بدرنی دي دا په کتتلې دا په کتتلې نو ځمکه باندې غرونه جوړې دي نه دا وب په بر راوځي د حکمت د غرونه بلته وګوره بل حکمت ته دا دا دا دا دا غرونه درانه دي ډیر د دنیا غرونه درانه دي دا چې کته ور کوي زور مکلا دا پس مګه پراتی خو زور ور کړی دی نیولې دا چاپیره میخونه دي نو وب په بار راځي ته نه لاس وب بار راځي ډیر علاقو کې مال دي په خپل د مکه نو براوي په پونه ورته لوري دور دورا او چې دی بنیر کې مال دي په ډیر علاقو دې دې غرونو کې چینو ته وګوره کنه دا چینه تا جوړه کړی دا خدا هغه تور ور کړی او به دا تر او باسلی د خلکو د پاره تنظیم جوړ کړی دا د د غرونو فائدې ډېرې زیاتې دي ښا دا چې فائدې وره په دې مستقل کتاب لیکل شي طالبان والجبال ارصا انو دای ټکول دي متاع لکم د پاره د نفس تاسو دا او او دا پسونه درغونه ویل انعامکم د پاره د چار پای تاسو جواز استا غم نه کوي د غیان غم د لوم کوي ښا تا وای زما غم کوي تا سره ځان غم دی لا وای زه د غوان غم کو د ګړو بيزو غم د لوم کو د غیزیه او ته توحید منه تخفیف دی ښا ماتون کې لویا ابار سمات کې زمکه وا سوري شي زمکه نه به انسان پیدا شي نیغ به ودرېږي یوم نو چې ودرېږي نو یوم په دغه رات کې تذکر الانسان نظر به نصیحت به واخلي انسان نه يتذكر الإنسان نسيت بوالي إنسان ما سعى دې د دریو زرو کالو په مزل باندې جهنم کته طالبانو دا جهنم کته دي دا دغه په دریاب خور دي دې کته دي د دریو زرو کالو په مزل باندې دا نو ملائکی ورته او یا زر واګي واچي پړي زنجیرونه او یا زر واګي ورته واچي هر یو واګي ترا پړي ترا زنجیر سره با او یا زر ملائکی په بر بیراکاږي ببر به راکاږي راکاږي راکاږي راکاږي نو دې براکاږي ظاهر به کی نو چې د زرو کالو په مزل پیوشي بعضی وی د سلو کالو او بعضی وی د زرو کالو په مزل باندې دې پاتې شي نو دا جهنم به یو چغه وي د ګرال ریل ګاډي راځي کنه आवाज وکي نو دی به یو چغه و نو دلته به د اهل محشر شي دی به بیوش شي دی به بیوش شي او دا سبل راغلا دا خو چغه دا لا شي هغه بسنګي او غټ سره خو بلستان کې دی راشه دا چې راوځي مناسبه فإن الجنة چې نفس دې منع کړ ان فإن الجنة هي المأوى جنت زائد استوګ نه ده زبیا جنت کې مزي کو ایو بزرگ د بل نه تپوت کې دي جنت ته سمره لار ده مولایان کوئی دور لار ده کنه ابو بزرگ تپوس کوي دي جنت ته سمره لار ده هو شوي ناغه ورته دور لار نه ده مړه تاسو یریږي هغه ورته څه جواب ورکړي جنت ته دور لار نه آیا کی بر نفس خود دیوا قدم بر کوی دوست آیا کی بر نفس خود دا یو قدم په دې نفس کې دا نفس انساني دی د خواهشات غواړي د برباد غواړي د رامیتوب غواړي د کفر غواړي د شرک غواړي د نفس باندې دا کې دی یو قدم دویم قدم با جنت کې کې دو قدم لار ده آیا کې بر نفس خود دیوان قدم بر کوی دو دا یو دی په دې نفس کې دا دوی م په کورداش نه کې کې دي دور لار ده ویلو په نفس باندې قدم کې خدل ګران دي ښا طالبانو دا ګران دي دا اولیاء الله کول شي اولیاء الله کول شي وشي مونږه تاسو دې الله توفیق راکړي دغه غي نفس مقابله کوي چې ورته وي سوري ته شه د نور ته شه چې وي ته ودشن دې ودريږي وشي على هذا القياس ومخالفتها د ناس باندې ومن خافه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هغه سوچ ویریږي د قدرې دو د ربنا چې رب ته بودريګم ز خلاف د طرفه عینن خلاف نکوم ونهى النفس عن الهوى النفس منک د خواهشنا خواهش انساني سره تباہ کوي ښا دا خواهشات د نفس دي کنه دا ډیر تباہ کن شي طالبان دا نفس دا څه به سنباله قیامت بکله قائمي قائميږي ته مونږ ته وایا کنه الله تعالی وی فيما انت من ذکرها پسکی فيما انت پسکی ته من ذکرها د ذکر د قیامتنا تر دې قیامت تکي د قیام د قیامتنا الى ربك منتهاها رب ساته انتها د علم د قیامت تا الى ربك رب ساته منتهاها منتها د علم د قیامت دا ته صرف مسله بیانو انما انت منذر تخيرون کې من هغه چاله يخشا چیریږي تخيرو ستا کار څه دی يرول بیانول رسول بیانول رسول يرول بشيرا ونذيرا ستا صفت دا دی بشیر رسید نذیر او لیګل رسول رسول خول رسول انما انت منذر من يخ کانهم دا کافران چې دی یو په حالت کې يرونا چې ویني دی قیامت لره دا ویني دی قیامت نو دا ټول کافران به لم يلبسو نیسار شي من په دنیا په برزخ کې لا عشیتن عشیتن ستوي طالبانو عشیتن د ماسبخین نه پس نیمه راځي عشیه د ماسپخین نه پات ما دیګر او ضحاها یا مخکې نیمرد دا اوس دې څه ده دې ته ضحا وای نه بجې لات بجې اول ته پورې چې ولستي په دې ته ضحا حکم کولی اول یا اخیره نیمرد ورته ټول عمر کار شي کم قوم ته نوح علیہ السلام کوم قوم ته د ابراهيم عليه السلام کوم قوم ته د ټول کافر تبا دا په لکونو کال په زمګه کې وشو په لکونو ادرې ته ودا ژوند د دنیا او د بارزخ څومره ښکار شي الا عشيه او ضحاها دا د ډیرو سرکوزي ښا دا دې سرکوزي ډیرو بل براشي الا يوما عاقل به وی الا یوم هغه کما کله الله پیرت کوي بل براشی نه نه الا ساعه من نهار یو ساعت تر دینا ساعت ګنټي ته وی طالبانو دا برزخ دا دو درې سو کال عمر دا یو کال نیم په برزخ کې نه پدې کې الله تعالی ویو کافرا توحید امنا توحید امنا عبرت والد فرعون نا دلیل نقلی ورته پیش کو موسی علیہ السلام هغه ته مسله بیان کړه نه مانی رسول پاک ابو جال ته بیان کړه نه مانی ابو جال نه مانی عتبه نه مانی وشي هغه نه مانی نو رسول پاک ته ته مخه پکېږي خیر دې ته مخه پکېږي دا د تسلی شو او قیامت را روان دي عم يتساءلون د سند سوال کې علی النبأ العظیم دا خبر عظیمه هغه سوال کې ته نو دا توح دا اول تخویف او توحید مسله ورته ذکر کړه د موسی علی السلام په دلیل نقلی سره اراشا فهل لك ان تذكى چې ته توحید ومني راشه توحید ومنه ارسبه د خشي اثبات رسالت یو کو پس کې انما انت منذر من يخشى تو خيرون کې اثبات رسالت راغې نو توحید اثبات رسالت تخفیف بشارت دلیل نقلی بیان کو حاصل د صورت سره وته لا الا الله دا د صورت حاصل راو دا تی راو باتی ها خو انو دا خلاصه د نازعات دقه ده مخبر باتيان القيامه کبور کیلت لپاک قران فراتلو د قیامت سره توحید ومنیه قیامت را روان دی او بیا به عذاب نه بچي عذاب نه بچي انما انت منذر تغيرون کې من يخشى اوس عبس وتولى رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبان شاه نزول کې لیکي دا صورت نازل شوه د چانه پس سورته نجم نه نجم کې الله تعالی وای په سورته نجم کې تا ته هما وحی نازل کړه والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ته وحي د بیانوي چاته بیانو کرو راضي وحي ورته بیانو کړون راضي وحي ورته بیانو کرو کې کړون دي ته وحي بیانو استاد سره کار څه دی عمر بکر زید سره څه کار دی ته خپل ذمہاري استاد ذمہاري څه ده هو وحي دغه کو وحي بیانو نو رسول پاک سنادي د قریش سره رسول پاک ډېری قرباني اوهو هر پیغمبر قرباني ورکړي دا رسول پاک د ټولو نه زیاته ورکړي دا غوړي خدای یو خبره توکم دغه یو حدیث کې راځي چې هر پیغمبر د تکلیف او امت راتول دي او چې ما ته کوم امت کوم قوم کوم تکلیف را کړل دي دا د ټولو برابر دي خو د رسول پاک صبر ته وګوره عظیم شان صبر دی سنادید د قریش مکی مشرانو سره شپږو اتو لسو اناسو خبرې کولې هغه راغلی و سره پاره پیدا جزان د ځان نه وشړه دا جزان د ځان نه وشړه موږ په بد لګو جامي ور سره نشته ډوړای ور سره نشته ادا دې مګه پراته دي ته خو د قریش یو لوی سړی او د لوی خاندان نه دا د ځان نه لري کا رسول پاک ورته وی تاسو زما خبره ووري قریش پرېدا خاندان پرېدا دي ته وګوره ته الله توحید ومني دا الله توحید ومني دا تاسو رونه دي دا زمونږ رونه دي دا زمونږ نه به تر دي د دې باندې خبره وای دی توحید ته اماده کول چې دی توحید راړي او خبرې ور سره کولې چې قوم زمونږ تبا کیږي که توحید را نړو رسول پاک سب بهترین اخلاق په داسې حکمت خبرې کولې دې کې اصحابي راغې عبد الله ابن ام مکتوم داغه پسترګو نابیناو نو هغه راغې نو هغه یو ځلوي یا رسول الله علمني مما علمك الله رسول پاک التفات نکو ذکا مجلس خبرو ته ګوره میاون سخن در میانه سخن د خبرو په میت کې مچکیږي نه چې راو دانګي خبرو ته ګوره مجلس ته ګوره بیا یې یا رسول الله علمني مما علمك الله نو لګه که بسترګو نیوی نه په غوګو خو اوري کنه چیرې پاک هغه تر گفتگو کوي خبرې کوي نو لکه چپ قدرېګا صبر وکا او قدرتي دا ړون ثړې چې ده کنه د کې دا پروا نه د کې دا پروا نه د سوینې نه کړه د وینې نه بیا یې واعظ وکړه یا رسول الله علمني مما علمك الله رسول پاک عبسا تندې ګرنج کو وتولى مخ ته ذاتي واړو اگر راي ذاتي आवाज کو د دې غاړي رسول پاک ذاتي مخ واړو ولي واړو چې د خبرې وخت نه پیژني مجلس وخت نه پیژني تقاضا نه پیژني د مجلس آداب نه پیژني اول خدا زګه کنه د دې وجنه د مجلس آداب پیژندل غواړي یو مجلس تور شي تبا اول ګوري دغه مجلس حالات بیا به ته د ناس دی بیا د خبرې رستو حال ښه تبا اول د مجلس جان پردال کې څنګه راغلی نو دې چې خو په سترګو معذور نو چې بسترګو معذور او دته خدا نه کاریدل چې تقاضا ته دا مجلس ته تقاضا لري او څو وخت دی رسول پاک سبانه مشغول لري رسول پاک په تبلیغ کې مشغول رسول پاک په تبلیغ کې مشغول او شروع د تبلیغ ورته کوي بیان ورته کوي دا الله صفات بیانې دا الله ذات قیامت هغه ورته وای هغه ورته وګی خېری هغه باندې لګیا دی د دې په داواز کو رسول پاک تندې ګرنج کو عبس تندې ګرنج کو رسول پاک بسم الله شروع کو پنوم د الله څنګه دې بسم الله الذي چې اعراض کې د دین پیغمبر ته وای نه نه دا یو لون د ټولي دنیا نه خله عبساتن دې ګرنج کر رسول پاک دا عبد الله ابن ام مکتوم نه وتولى اعرض بوجه اعراض او په مخ مبارک ترا ان لئن خو نفع به ورته ورسي د دنه به نور ته نفع ورسي د دته بیا رسول پاک وي د به بانګ وي دې انو اصحاب الا الا الا نا وخت دې بانګ وایا سار دا او یذکر فتنفع الذکر الله وی تسکه رسول پاک ته وای انما انت منذر من يخشى دې ته سره لګي ښا تو يرون کې من يخشى کغه روغه کړون دي يخشى چې يريږي يريدون کې روغي اک اړون دي ته خو بیان وا استاد کار ته دې خپل کار کوا خپل ډیوټي کوا انما انت منذر من يخشى کروغ دې او کړون دې نو ته بیان وا ته ورته وایا او دا ړون به فائدہ واخلي ښا وما يدريك سجي په کې لعله په دې سره دی يذكى ځان په پاک کې رکی به کلک شي او يذكر الى تیر باندې پتان په ذکر اما من استغنا ارجع چې مستغني دي د ارشاد ثانه اما من تعترض بالاقبال هغه ته متوجي کیږي هغه ته مخ کې دا عجز دی پرې خو دا لوند او هغه ته مخ مخ کیږي هغه ته خبره کې ګور الله مقام ایمان مقام ته ګوري ښا دا دی ایمان مقام دی الله تعالی رسول پاک ته وی فانت له تتدا تا غیتا دی اهل مکی او ته ادیت ته مخامخ کیږي تعترض بالاقبال تا غیت مخکې او دا اړون چې راغی تا ته وی یا رسول الله علمني مما علمك الله دته دې مخ ګرځو دته دې مخ له ګرځو رسول پاک دا تنبیه ده عبس وتولى ان جاء الاعمى دا لوی تنبیه رااله رسول پاک ته انبیاء ول الله تنبیحات ور کوي دا تنبیر علی دین پس حدیث شریف کرا دی چې دې براغه رسول پاک مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا دي يرکلې دي پاغه شاوادي چې مال عتاب راکړې تنبیر راکړې الله فيه پدې کې عاتبني فيه ربي زور نه راکړي د ماته په دې کې رب په دې ورځ باندې نو دته به صادر وغړو کله به ورته صادر وغړو ښا او دا دې مرحبا به ورته وي ولی الله دغه دړون قدر شته چې ایمان پکې ا د تمام کافرانو قدر پکې نشته دی الله دغه چې ایمان پکې نشته دی ځکه هغه خرونه لاندې دي د سپون وړاندې ړوند دي کنه ایمان پکشته شل دی ایمان پکشته نیم دی وی او نیم دی دی ایمان پکشته دوړ خپې دی ور سره نه خو ایمان خو پکشته کنه د ټولي دنیا نه به تر دی الله مقام خیخه ندی کې یو احتیاط تنبیه را ل پیغمبر ته ادي کې د عقل خبر را ل چاته اړاندو ته چړاند نه غراشي نو لک صبر کوي مخکې ګوري تاسو لک د خیال کوي ښا تنبیه را ل رسول پاک ته او عقل خي اړاندو ته عقل اړاندو ته خي وړوندا ته خو سوینه نه مثال د ریل ګاډي سترګې دي نشته دي خور دې پارچا باندې خیال کوا مجلس تقاضا ته ګوره ځای ته ګوره چې مجلس ته کومي غاړي شروع ده اته به ګراواخلې بل څه خیال کوا د مجلس آدابي د مجلس تقاضای هغه ټول به هغه ته وګوره ښا نو موږ ته پکې هم سبق چې طالبانو چې څو چا سره خبرې کوي حدیث کې راځي دوه تنه خبرې کوي نو دریم دی ولا ندي هوښ درې تنه ولار دي مشوره کوي درې څلورم دی ولې نه دي ته دین ته پوس وکړي هاي دې ته پوس نه دا ګور رسول په مونږ ته اخلاق او خلق او الله دا اخلاق رندو ته خل او روغ ته مو خل په دې کې اخلاق دې رندو ته اخلاق دې روغ ته روغ ته رسول پاک ته تنبیر اعلی چې دا مؤمن ګوره د تمامو کافرو نه به تر دی دا ورته وقولي د مؤمن عظمت معلوم شو د مؤمن عظمت معلوم شو او خپل حبيب ته الله تعالی تنبيه ورکړه او دلته حفظان ته الله تعالی طریقه او آداب د مجلس هغه ورته وقول خا هغه تعالی تصدق وما عليك حفیظ صاحب دې جاء کراغ تا ته یسعا کوشش کوي په طلب د خیر کې او یخشا هغه یریږي د الله تعالی نه هغه یریږي د الله تعالی نه هغه کې قوت ته خیر دې فانت عنه تلها تدامن اعراض کې ډډه کې فانت عنه تراه تها تلها تعترضو ته اعراض کې دا زجر بعد العقاب چې الله تفعل هكذا دا رنګ مکو واما الكفا دا کافران چې دا ناشاکر دي دای دا الله انعام کوي او دا رون د شاکر دی د شاکر دی د الله تعالی تدیر قریب دی بیا حدیث کې تشریح رسول پاک کوي وړو یو ډیر غوړ جسیم سړی وي یو ډیر غوړ پړ وي خود څخه د د قدر الله تعالی د مجد وزر عمر نشته یو سړی وي بربند وي او ببر سره وي جامع به خای او ذات حال کې وي لیکن خدای ته دې ډیر نږدې دی په دې کې هغه کې یره ده هغه کې یره ده سوق دل راشي سبق وای درته ډیر مرحبا ورته وای زجی صاحب سپاره شروع کوم قران شروع کوم کتاب شروع کوم مرحبا مرحبا بالکل یا سوال الله تعالی تاسو ورته داسې خګوري ښا تاسو به خدای عالمان کوي تاسو له یو منصب در کوي نو تاسو په دې اخلاق باندې چلیږي طالبانو سره اړندو سره روغو سره تاسو د داسې قران نه لري تختی ها د داسې قران نه تاسو لري تختی نو زجر ور کوي قتل الانسان دا زجر دی ښا قتل الانسان قتل لشي انسان ما اکفرو سجي کافر کدل را على ما يشاء من خلقه من اي شيء ستا په ذات کې دلیل توحید موجود دی هر انسان د خپل بدن ته سوچو کې من اي شيء خلقه د کوم شي ذلیل نه شيء ذليل حقير خلقه پیدا کړی دلرا د ذلیل نطفه نه پیدا کړي پلیت پلیت ساس کینا قال تعالی فخبل الله دا غي جواب کی من نطفه دا نطفینا خلقه پیدا کړلرا ورته دا ذات یو بونه پیدا کړ فقدره تقدیر یو کړلرا اعطى القدره على الاشیاء او تقدیر ولا او کو سړی کو تقدیر ولا او کو پیدای کو نمور په ګیډه کې ولا رزق ور کوي لویي ها لویي سلور سلورې می میاشتې پیزه میاشتې د تر رزق ور کیږي څنګه ولا رزق ور کیږي دې ته وګورخه دا الله په واجب شان سره ثم السبيل يفتره بیا سبیل د خیر او د شر اسانه کړی د دتا سبیل د خیر اسانه کړی د شر اسانه کړی یا بخیر کې یا شر ادیو معنی دا ده ثم السبیل یا سبیل د خارجې دو د بطن د مورنا یسرو اسانه کړی دتا عقل نه بعید ته الله تعالی روباسي دا پزمکه دا او پزمکه دي کنه اور پزمکه دا ټول ته قبر وایخه جعله ذا قبر وی ګورو لکه هغه تیر شوی صورت ته وګوره کنه ضامتن احیاء او امواتا هغه دې ته تداجو دې موارد زمکه احیاء اند ژوندو او امواتا د مړو پس مړو لوم ځای ژوند دي لوم ځای نو قبر تعبیر د دغه ځای نه کیږي او قبر ډیر لوی وشي ډیر لوی تعبیر د قبر او دې ته ویل شي عالم برزخ حاجز نه دنیا ته راتلی شي نه آخرت ته تلی شي دا حاجز دې منه ده فاقبره جعله ذا قبر ثم اذا شاء بیا چې رضا شي انشره راوې باسي د قبرنا ژوندې به کی کلا کلا رد عن الكفر نه دې پکار انکار دکو انکار د قیامت نه کلا نه دې پکار انکار د قیامت نه ولې انکار کې کم وخت توحید منا تخپل پیدایش نه عبرت نه لې ته د سنه پیدایش وي څنګه پیدایش وي څنګه لوی شوي څوک دی لوی څوک رزق درکې څوک دی ګرځي دا ټول وګوره کنه نو چې خري نه به پوه شي ښا خر خپل خالق پیژني او دا کافر خپل خالق نه پیژني نو خر ته خشه که کافر خشوي خر خشه کنه ولې خپل خالق پیژني تسبیح وې د خالق خر تسبیح وې ښا هو تباشو خلکو بچي وې ځان متبا کوي نو الله تعالی وای کلا نه د پکار دانګه کور او تی کلا لم يقدم نه د پکار دار انکار د کو د قیامتنا او کلا حقد لم يقدم امره ته وې د خپل رزق نه خبري الناس وببنا الماء صبا زوروم اوبو ورول سره برن اسمان نو بو وروم ثم شققنا الارض شقا یا سری کوم مکا فسری والی سره نو فصل تینا پیدا کوم جوار غنم فابتنا فيها نزرغن کوم فيها پدې ځما کې حبن دانی پدې فصل کې دانی سبزی سبزیات په زیتونن زیتون تیل زیتون په کول را طالبان غوړی دای غوړی دی کنه دا په څه کې پخې غوړو کې وبو کې یې شي دین ورته غوړی واچو ونخلن کجوري کله دی وخت درته قنینو کجوري ګرځو کجوره بهترین غذا ده طالبانو ايش مخري چې چرته دی دو کیلو کجوري اخلي دوه ورځې سفر په کول شي کیلو خوراک نشي کول انسان دوه ورځې سفر په کې د هوټلو نه څخان وړای مخ پته نه لګي دا بهترین غذا ده نخلا وخدائق باغونه وګوره باغونه تا غلبا ګل غلبا منته کثیر ګل ګور ورته وو کثیر ورته وو باغونه اخی یو بل کې اخی دغه شو انګور باغونه خو تاسو ته معلوم دي نه د خټکو باغونه شو یا دا د امونو باغونه شو یا دا نور باغونه داس یو بل تور غلی خان الو چودا دی باغونه ته وګوره حدائق غلبا باغونه دي د اشجار پر دکې دک غلبا قرمیوا یو معنا قرمیوا او بل کثیر او فاکهه میوي دومره میوي پکې ځوندي وابن ابن یو معنا دا ده ابن څه ته وایي غیا ته وایي غیا ادوی و معنی ته ده ابن کدو ته وای دا کدو د پیدا کدو یو کدو د دور واغست په لسته روپای باندې په شل روپای بس کور کیدا یو یو ډکات نه پخو او کدو د رسول پاک ډیر خو او کله کدو نه دي صفات نو خبر شي سو بل سو نو خريقه کې علاج د کینسر او کدو کې د کینسر علاج دی دا سپین کدو دی دا دور لوی ایت مون سپین کدو دا خلی ورته زبرد کدو وای نه ایو دا غټ پیټه کدو دی دواړو کې دغه صفت ده کینسر ختمي غره د دې علاج سم ز کول شو په دې باندې او کدی باندې ریسرچ ولا خوشته نه دا بوتل را مندي دی په زپوي دی حدیث نه ریسرچ وکا ولې د رسول پاک غوخه په لکولا کدی خړو امت تقی چې دا خوري کنا چې کینسر در باندې نه لګي کوم سړی دې کدو خوري په 24 غنټه کې پته کینسر راغی دا یاد ساتي سپین یا دا وګت په دې دي خوري او ازمی خو کوي د دنیا چیلنج کوم یو سړی لده ورکه یو میاش دو میاش ته 24 غنټه کدو جوس ولا کو د کدونه خوراک کې ولا کدو ورکو چې دې ار وخت په کدو موړي کدنه لا کینسر ختم نشو او کاغنی نو زړی نه دي زړی د دې غټ کدو دا زړی دا ریته کا دا زړی دي چی چی الله به دا ختمه په دې کدو باندې یو کافر سي ریسرچ کو نو چې هغه ریسرچ شروع کو هو دا خو ټول د کینسر علاج دا دی دا کافران خو دې خبرو ته خیال کوي کنه چې د دې په غوخولې په کولا کدی خورو چې هغه ریسرچ شروع کو شروع کو دې ځای ته ورسید نو دا کافران دا کپنو والے ولګي دا غي مړ کو ها سړی مړ کو خانه او دا خو زمون کپ نه یو دريږي دا دومره دوايي خدا رامیان دي دې داسې ګولې جوړي کې چې مرض پیدا شي نو بیا داسې کپ نه جوړي کې چې دا غي علاج پیدا شي نو دې د ملک په دې چلیږي نو دې ملک په دې چلیږي اول به مرض پیدا کوي دا سی ګولای بور کې جنان ډاکټر ته وای دا لیکا ډاکټران خو هغه د کرې ټټوان دی وای ښا لیکي ولا نو مرض پیدا شي نو بیا ولا هغه علاج نو دا دنیا دا کافر په دې چلیږي ښا دا لوی لوی کپنه په دې چلیږي تاسو وې د څنګه خبرې کرکنې سر کو نه پیژنې کور کدو کرا بار کدو کرا بازار کې اخرا تی اخرا ډول شین کجتا لړۍ خای کنه نور فائدې دي پکې یقین سره نو خو چې ډوډۍ کې کدونی ډوډۍ نه خورم دا یاد سات او خدای مې په ساتي اما موږ ما موري بیماره تبا ټوخه دا خورا دي انسان لنه ته دې خو ما خو تاسو علاج وکړو دا خو زيتون یو دو ساعت کې درې ساعت کې زيتون خوري په خوراک کې وابن کدو غیا ایو مفسر هندستان معنا کوي و ابن عام عام هم ډیر خشه دی عام ډیر فائدہ مشه ګردو د پاره عام دا ګردو د پاره ډیر خشه دی دا عام معنی هم کړی دا کدو معنی هم کړی دا غیا معنی هم کړی دا دوی مشویلای ضرور ټول برا پیدا شي لکه د کوم د کوم د ملخو يفر المرء تقتب سره مؤمن يفر المرء المؤمن تقتب سره مؤمن من اخي ضرور کافرنا تقتب سره مؤمن ضرور کافرنا و امه د مور کافرنا و ابيه د پلار کافرنا دی به نفرت کوي د اهل درکاتونه اهل درکات تاسو کته دی در شي زمنګ نه کافر نه بتختی دلته خو پلار دی رور دی زوی دی کافر دی دهری دی دا ما ډیرو لیدل پلار مسلمانې زوی کافری دهری دی هغه قادیانه دی هغه بل څه پرویدي دی هغه فوج مشرک دی هغه او الته په پته لګی دلته خو څه کیږي ها انو لمن غیری یغنی عالک یوم اذن شان حال وی یغنی خانی کړي وی د حال غیرنا سګي مؤمن چې کافر سره دغه کوي تختی به نو اقا د قیامت هغه قرب قیامت دا قیامت را نږدې شن دا خپل د خپل نه تخ خیال نه کنه دا خپل د خپل نه تختی دا وجه د قیامت اثر راغی را نږدې شو قیامت ښا چې را نږدې شو نه دای د نږدې کال وجه راغی بس قرب قیامت ته طالبانو وجوه مخونه د مؤمنانو خوشحالي کوونکی وي په ثواب د الله چې دل دې موز روزي ثوابونه ورکي وا وا دی وی الله دا دا دومره انعام نو دی به خوشاله مؤمن الله خوشاله بشارت شخه وجوه وجوه الكافرين مخونه د کافرانو یوم اذن پدغرق علیها غبرت تور دی اولائک هم الکفرۃ الفجر دا کافران دي په الله باندې فجرۃ کاذبۃ علی الله دروغ جوړي په الله باندې کافر دي دروغ جوړي په الله باندې اولائک هم الکفرۃ فجر فجران دروغ جوړي په الله فاجر هغه ته وي چې دروغ په الله وي ښا فاسق فاجر سورته تکویر دې مکی دې ها سوره تکویر دا مکی دی نازل شوه د چانا د سوره لهب نه د سوره لهب نه پس نازل شوه دی نو په دې مخ کې صورت کې الله تعالی طالبانو د آداب د مجلس ذمہواری د پیغمبر او طریقه د دعوت او بل د طلب د طالب د طلب چې ته طالبي طلبي کې د هغه طریقه د مجلس آداب ورته وقولو او انجام ورته وقو د اخرت او انعامات د دنیا نو الله ورته په اخر کې بشارت ورکې انعام د اخرت مؤمنانو لره ولي د دې سګي دې راغه دې راغه دې نصیحت اخلي ښا فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه بأيدي سفرة کرام بررا دې د قران د پیغمبر د الله د توحید تابع دې مذيبه کوي مخ به تک سپینوي او کافر به تک تور وي اوس وای دا اولائک کفرت الفجر سوق دي دا د ابي لهب مرګري دي ابو لهب پیجنې هغه باندې صورت نازل دي رستو راضي لا بداغه مرګري په قیامت کې ها وجو يوم اذن عليها غبره ترى قام دا ذکر دي کې ویخه چې دا به د هغه مرګري د مؤمنانو مرګري وښوي د مؤمنانو مرګري هغه به مؤمنانو د پیغمبر اتباع کې کړی دای برونه په جنت کې به یو ځای وشي او قیامت کې به حال خسته دنیا به خسته اکه دنیا شاړې شاړ به یې کو روغي روغه به خو حال به خي نو توحید رسالت تخویف بشارت په دې صورت کې سلور واړه مسلې راغلي حاصل سره وته لا الا الله نو دای ورته حاصل را و طالبان او دا سورته تکویر مکی دې مکی سورته طالبانو نو په دې کې تاسو خدای او وخا لنډه خبره ارته کوم رب دې د ما قبل سره اخرت ترقی کوي په دې قول سره اقسم بالخنس قسم دې په خنس وشي نو الله تعالی قسم خوري مخکې تخویف اخروی ورکو او اوس ترقی کوي وای اذا الشمس كورت نو هغه کې اثبات د قیامت او پدې کې اثبات د قیامت هغه کې روانول د دنیا او پدې کې روانول د دنیا دنیا بروان شي دنیا بروانه شي تا پشپیله اوله سره او آباد بشي پشپیله دوی می سره نو دوه قسمه خلق به وجوه يوم اذ مسفره وجوه يوم اذ عليها غبره ترى قوقا ترى دوه قسمه خلق به ولي دنیا کې دوه قسمه مؤمن اکافر غنه په تل مؤمن او کافر دی دا نور په خردا من نجدي په ګډلې جوړې کړې دي دا دوړه د غټي دوړې په اما شاکرا و اما کفورا التم دوړه لې دي کنه ها او دې صورت کې الله تعالی احوال د شپېلې اول دول سیدونه ذکر کوي طالبانو په دې صورت کې اول شپږ پشپېلې اول سره او شپږ پشپېلې ثاني سره اول کارونه بکیږي پشپېلې اول سره ها پشپېلې اول سره بس کیږي تخفیف ورکړي ښا بسم الله شروع کوم په نوم الله التي ياتي باهوال باهوال آتی چې راځي الرحمن باطلاع الناس في تلك الاحوال چې الله خبر ور کوي خلق ته مونږ ته خبر را کوي زمر الرحمن دی الرحیم باعلامها قبل وقوعها للاستعداد چې ځان تیار کړي قیامت له ځان تیار کړي وخت درن لړ غره الا عمر ختم دی بس کا توبه وباسا جمعه تشه خدای تشه لری کزان ملنکا زه رحمان ال بادشاہ شم چې ګدا شم پوښي بادشاہ کې ځان راشه با الله ته متوجه شه ریا سمعات اور سدلری کا او خراب صفا نشپک کارونه دی اول پشپېلې اول شپک بیا پشپېلې دویم تر شپک تاسو شمارې ښا دادی بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت فهو وقت چې دا نور تور شي دا رڼا به ختم شي د نور رڼا به ختم دا پښپېلې اول ښا تخفیف اخروی دی پیدا نجوم قدرت دا ټول ستوري برا پریودي دا ټول ستوري برا پریودي طالبانو ادا یو ستوري ده کنه د دې دنیا نه په لس چند غټ دی په سر چند غټ دی د دین چې د دې لا دغه چې ګوري دا غینم غټ دی دور غټ ته تاسو مکو دا هم د زرګونو دا بچې په کوم د زرګونو دی ها دا غور ته ډیره محبوبه یو ازمن خلک میخه وای دغه میخه اوس په دوه درې لکه کېږي نو میخه وای او غي کوخه وای وذل عشار عطلت لش ماشتنه بلار بيوخي با معطل پاتش مالک بيني مالك بيني خانه راعي بيني وإذا الوحوش دا وحوش الطيور بعتب دي وحوش زناور الطيور دا مرغي حشرت جمع كريشي مع الإنسان چې کله طوفان راشي وي یو سخت طوفان راغی دا مرغې را دي دن نه کنه دا مرغې راشي برانډي ته راشي کوټي ته راشي دا غویان بیا را دو شي غزای ته راځي کنه که جمعه کې جمعه ته ورده وای ځان بچ کی کنه په شعور سره ځان بچ کی ښا فاذا الوحوش والطيور حشرت جمع کړی شي دای را جمع شي دلته کې د هیبتنا په وخت چې نفسونه جوړ شي د روحونو سره د اروح سره به د روح براشي بدن ته زوجن جوړه بکړي شي جمعات جمع کړي شي اجسادها وابدانها بدنونو سره فاذا موعوده دا دا وې دا دویم دی وې ذل موعوده سویلت باوش موعوده ژوندې خخ شوی ژوندې خخ شوی نه سویلت سوال وکړي شي عربو وجوندې جوړه خخولې په زرګونو لکونه خخ کړی دي روم یو نه په زرګونو لکونو باندې خاخې کړې دي هغه نه ژوندای کوی به ولو کنه څه دور دور آی کو به هغه کې ودرولا خاري به په پلار رور هغه په خاري واړو توبه توبه رجال توبه یعنی یقین ساتي که په دې ملک کې داسې سړی پیښ شو کاغه ژوندای سپای خاخه سپای دا سپي څومره ناکار شي دي واړو چی چی لوی چی چی چی چون کې دا مړی به خو خخی به نه ژوندای نه خخی چا نه دا خخ کړی دا یاد ساتي او دا کافر دومره ناکار دي ژوندای لونه خپل خخ لخت جګر چې داغه نه پیدا شي هغه خپل فإذا الموءودة چې ژوندې خخې شي وي سئل سوال ته وکړي به اي ذنب قتل په قیامت کې پس ګناه باندې ته قتل شوی وي ټول پلار قتل کړی وي ها فإذا الصحف فهو وقت چې صحيفه عمل نامه عمل نامې نشرت کلاو کړی شي وسطت وقت الحساب په وخت د حساب کې کلاو بکړی شي واذا السماء كشطت هغه وخت چې اسمان کش کړی شي اسمان کش کړی شي کش کش بکړی شي ښا نو کش ته وی طالبانو کوشتت کش کړی شي د کش معنا راخ کړی شي اسمان به راخ کړی شي کش معنا راخ کړی لا کش معنی دا دا وزیرستان والو کویږي کابل والو کویږي دی دا ساروی دا څه ځون کی کنه ګړي ګړ او اوس خدا د دې تجربې سیوا شي یا غویته یا سخی حلال کی نو دا خپې می ولا سمې کی غاړه مال ولا دا دغه ته دا سرمن ته نه داتې کی د سر نه را واخلی دا خپې ولا صفا کی او بدن صفا کی نو بیا سرمن پاتې دا نو دې سرمن ته د ګډ لاس کی داتی چې دا لاس کی سرمن ته دا دی ویلی کی خوش کشکې ته وي ښا کته پرې دي کته وګورځي کنه لیدلې دي کنه ما هم لیدلې دي ذکر کوم واذا السماء كشطت اسمان به کش کړی چې د خپل ځای نه دا ته به راخ کړی ښا کش دې ته وي طالبانو ښا واذا النجوم فاويل الاسطوري سعرت دابا فقدت دا وشماري تاسو نشپک دا شو اشپک هغه شو نو دا دول شو دا یو شپک پشپېلې اول او شپک پشپېلې ثاني سره دا اذا اذا اذا یو کنه اذا شرطیه ده نو جواب د ټول دا ده چې دا دول اسکار وشي دا دول اسکار وشي علمت نفس ما احضرت نو عالم بشي نفس ما احضرت هغه چې د حاضر شوی ما حضرته من الخير والشر عند الميزان فنيز الميزان تلس خبا دی ولاري احضرته عند الميزان تلس خبا ولاري جبريل عليه السلام بوي رسول پاک بوي میکائیل بوي اسرافیل بوی دی به ولاړی تل سره رب العالمین مقاضی په طلب کوي د څومره hebat ناک وخت دی او چې پیغمبر ولاړی نعوذ بالله او امتی لاړ شي او هغه په داسې حال کې کنه لکه سور موګه نه دبه سهالي دیو په دغه حال پاتیخه الله دې موږ د خلاف د سنت نو ساتي بس چې دي په اتباع رسول پاک کې توحید عقیده اتباع رسول پاک دا عقیده خو رسول پاک خو له ته په سب کوي دي اتباع رسول پاک من يطع الرسول فقد اطاع الله د رسول تابعداري دا عین د الله تابعداري ده من يطع الرسول فقد اطاع الله قران وایي ته خو نه وایي ته خو نه وایي نو د رسول پاک سنت ځان سره وړو کې نره آسان وړو کې نره آسان دغه چې تاسو به پوه شئ یره یو قدم صحیح پوه شئ بسم الله وی خوراک ته لاس په خوراک ته لاس وینځل او دا افغانانو کې قصيفت ته هغه شی راړي زر لاس ویني د دې سنت د وجه نه خدای خص دی د دې سنت او خیال ازمن خلک لاس نه ویني هلته یو بوتل جوړ کړی وای زور شاه غدا لاس وینځه الک راړه چې مل لاس وینځي لا دین وینځي نو چې اوخري نو وینځي او چې خلا به کوم دا یو سنت دی که سنت دی که نه سنت دی نه چې په سنت عملو کې ځکه دی لا الله رزق ډیر ورکړي اخوله ورکړي ازمن خلق لا عمل نه کوي کډیر مولای پکې نه او ير لاس په وینځونو پاپا کې ته تریر لوی شي خوړې نو دې د سنت او خیال نه ساتي خان الله دې موږ له ژوند په سنتو کې تیر اوس علمت نفس ما حضر ابن حاضر عالم بجنات باغ واجه دې حاضر شوی غتا حاضر شوی د خیر وي که شر وي پنيز دې میزان باندې ودرېګا فلا اقسم فلا اقسم نو ته تاسو وای طالبان اقسم قسم ملي یا فلا حاجت الى القسم فمع ذلك اقسم قسم ملي حاجت قسم ته نشه سره دینه ته قسم خرم اقسم قسم ملي اقسم قسم ملي پس سره اقسم قسم ملي بالخنث فغستور باندې بالخنث اذا عسعس پاوا چې پتیری دوشي چې پاوا کې چې پتلوشي یعنی پتیری دوشي دا شپه د کفر بدی رد اسلام برازي هغه ته اشاره شو وصبح قسم دې په سبا باندې اذا تنفس سا اخلي صبح سا واغست سبا و ایسا واغست کوم شی دې چې ساخل وجودي نشته ساخل سبا سبا دې کنه نو غوي ګډه بيده خو نه دې ساخل وې سبا تنفسا تنفس سای واغست یعنی سبا ظاهر شو سبا ښکارا شو ساغستل څه دوی ښکارا کېدو ته وي ښا وصبح ذات تنفس اقبل جاءت چراشی کذالک احوالکم دارنګ احوال تاسو مستمرن فی الدنیا دائم به په دنیا کې نور الهدایت القرآن اغه نور د هدایت د قرآن بوی فی الاخرت په اخرت کې دا رڼا د تانه نخلاتیږي د ستوري رڼا بخلاص شي ستوره به پټ شي ستوره غایب شي رڼا به ختم شي ستوره به راوغورځيږي وای د نجوم قدرت لیکن ستاد ایمان رڼا تا د قران رڼا پړ کی خدا دا نه د خلاصې دودا طالبان خوشاله اوسې ښا دې خوشاله شي ایمان د قران رڼا دا بدر سره د ستوري رڼا به ختم شي وین النجوم انقدرت ستوري به پټ شي نور راشي وښوي نو ستوري ختم شي لیکن تاسو هغه کوم رڼا ده هغه څه نشي ختموله رڼا قران دی ایمان دی ستا ایمان ته الله دا نور دن نکړي دی او قران ته نه قبر کې په دنیا کې قیامت کې جنت کې در سره وي دا ډیره د خوشاله خبره ده تاسو په مطلب پوه شوي كذلك احوالكم مستمرا في الدنيا نور الهدايه القران في الاخره اغبي تاسو را په اخرت کې نه فدي خوشاله شي طالبان شکر دې الله ایمان را کړې اسلام را کړې غریبی دې ایمان وایا هو شي یک بلنګای باندې دغه مکولیو کدای به تر استفاد شای یقین په خدای وساته گدایی به تر د بادشاہ نه گدایی به تر د بادشاہ نه الله دې موږ تاسو له قناعت او صبر راکې او الله دې موږ له استقامت راکې او الله هم باندې انعام نه کم کړی ورو موږ سره دوره مینه ده مسلمان سره چې قران ته کې نو له ایمان ور کړې دي موس کوي روزه نيسي عبادت کوي الله یادای دا الله احکام مني خو انسان دی خو لکل انسان ضعیفه کله کله پکې لته وي بل په لړ شي څوک بوزي دا خو د ضعف د نور الله دا وي وي د انعام بیان درته نشم کوله ته کوم دا مسلمانان به خراب شي دا الله دومره انعام دی احسان دی رحم دی الموعي طول بخدای جنت تبوذي وایي مچاته ها یو کس به نه پریدي یقین ساته یو مسلمان چې دا کلمه ویلې دې نه پریدي ټول به دي جنت ته وسوګ مخکې سوګ رستو راضي به ا دلته اته دی روانه کې یو خلاف بالخلاف او خلاف دا خلاف مسلمان ته چر کافر مو وای بدا دې نزان سات مسلمان ته چر مشرک مو وای لکه دې کې به ډیر کړيږي دې کې به ډیر کړيږي حدیث کې راځي مسلم حدیث ته دې سړی ته کافر و هغه ني کافر هغه زما په سر راشي پروتي زما بد حال وي بیا خدای دې موږ د دین او سات ښه الله تعالی دې موږ بچ کړي نو ګوره دا ستوري به ختم شي دی روان وي شپه راځي ظلمت نو جهالت به ختميږي او سبا به راځي کله کله دې ته قبض بس وي صوفیا کرام دا جدا تعبیر دی کته دا د کوی نو بیا جامع تفسیر بیان القرآن بیان القرآن هغه بیا دې کې تصوف راولي ډیر لوی او مولانا شرف علي ته هم راوسته دي راتلش انه دا قران سند د قران ذکر کوي انه دا سند د قران دا قران لقول لقول الله دا قول الله تعالی دي دا قول الله تعالی دي دا سند د قران دي د اسمانونو کې ملائکه زمګه یې د مشر دی متواع د د تابعداري خبره منل شي دنیا کې دیتا زموږ د ملک د ټول ملک لوی افسر ته سوی چیف اف سٹاف د ټول فوج مشر ته بلکې د درې واړو فوجونو مشر ته چې سوی چیف اف سټاف دا د انګریزیانو لغت دی ښا چیف اف سټاف دی وای ته د ټول محکمو د درې واړو فوجونو مشر دی د جبرائیل علی السلام د زموږ لغت پوهه کوم دا لغت مونږ نه وو دا غلط لغت دی دا د انګریزانو لغت دی موږ د انګریزانو لغت څه کوي ته ورته د اسلامي لغت راو پاتې متواع صدر اعظم د ملائکو دی صدر اعظم صدر اعظم د ټول فوج مشر ته سوی صدر اعظم ورته وي صدر اعظم د ملائکو دی ملائکه د خبره ته انتظار کوي دی ورته کار سپاري دا او کوي دا او کوي دا او کوي دا صدر اعظم نه ملائکو دی پوه شوي وي زموږ لغت دا دی د ټول ملائکو هغه منون کې د ټول ملائکو دی بل معنی درته دا ته وکم منون کې د ټول ملائکو ټول ملائکو منلې دا زموږ مشر دی وبن یې دمن ته دا نه مني چې رسول پاک د ټول امت سردار دی دی په راواړو وبن یې دمن ته ولې نه مني چې رسول پاک د ټول امت سردار دی متواع صدر اعظم د ملائکو دی سم امین ادغل تاسمانونو کې امین دی رسول پاک په ځمکه کې امین دی جبرائیل علیہ السلام په اسمان کې امین دی امین امین څخه راځي امین امین ته وخراړي څنګه سند را طالبان سند د قران ته وګورخه سند د قران ته وګور استاسو سند د دې ځای نه رسیدلې دی عن ابيه عن حسين علي رحمت الله زي ورپدې استاسو سند رسول پاک ته رسیدلې دلې رسول پاک سند الله تر رسیدلې نداسي صدر اعظم د ملائکو لقا دا معنی سم امین عدالت امین نه پاسمانونو کې او ما صاحبکم جواب داده نه ده صاحب تاسو محمد صلی الله علیه وسلم به مجنون مجنون هغه ته داسې سند سیه سره قران راغله ده په سند متصله سره سند منقطع له که متصل له نو متصل سند دا اعلا ده منقطع غیر اعلا ده په متصل سند باندې ورته قران راغلی دی خود لیدل کړی دی لقاء امام مسلم هم شرط وای امام بخاری رحمت الله علیه چرتوي ښا لقاء چې تا د چا نه ویلي ملاقات په شوه ده کنه نو لقاء شرط بولی امام مسلم نو دای لقاء دا او راوی لیدل دي څنګه لیدل دي ولقد را او په دې جر لیدل دي رسول پاک او دی جبرائیل علیہ السلام لرب الافق المبین فاغ افق دا کناره د اسمان کې خکاره مبین ظاهر کارا وما هو ان دا محمد صلی الله علیه وسلم علی الغیب په غیب باندې بدونین بخیل شوم بخیل شوم بل هو امین فی الارض دی امین دی پزما کې وما هو ان دا قران به کول شیطان الرجیم قل د شیطان رټل شي فین تذهبون کوم طرف د تاسو دی وکم بخت راشي قران ته اے کافرانو دومنه دا وحی ان هو نه دا قران الا ذکر نسیت وعد خیر خوایدا پزماګه کې للعالمین د فار مخلوقات لمن شاء چا چې رضاو شي منکم د تاسو نه اي استغقيم نو دی به برابر شي برابر بروان شي سم بشي علامه امر الله من التوحید والرسالة والآخرة وما تشاؤون استاسو مشیت نشی کېده دا توحید دا الله اختیار دا الله ته اشاره ده وما تشاؤون استاسو رضا نشی کوله الا ان شاء الله مگر رضا او شي الله تعالی رب العالمین چې پالون دې تمام مخلوقات ته تمام مخلوق الله بلی دای ورته وی دا تاسو اشماری دا دولس کاله چې بس قیامت ته کنه سکه سوري براو ورځيږي یو جو یوم اذن مسفره وجو یوم اذن علیها غبره دا تفصیل د دې شو مناسبت او تفصیل د دې شو قیامت درته بیان کو او د قیامت د عذاب نه بخلاته کې په سبانه په تعلیم د قران په منلو د قران په عمل د قران په ذکول د قران دا هغه تیارې دی دی به په تیار کې دی به په تیار کې ښه وما هو بقول شیطان الرجیم فاین تذهبون کوم طرف ته کافرانو توحید او رسالت حقانیت د قران تخفیف او بشارت حاصل د سوره تکویر سره وته اله الا الله او تفصیل دی وجوه یوم اذن مسفره تفصیل دی یوم اذن علی غبره تفصیل باندې پوه شو اوس دا بل سوره انفطار د مکی سوره ته مدازر توي دا تخفیف دی نازل شوی د پس نازعاتنا والنازعات غرقا قسم می دی پاغه ملائکو چې وباسي روح د کافر په سختۍ سره نو کافر نه بل روح په سختۍ وباسي ا د مؤمن نه په نرمۍ وباسي ایمان راړه چې نرمي سره وکي او کې ایمان درانړو نو چې تبه دې خرابې وما تشاؤون الا ان شاء الله سره لګوي ښا وما تشاؤون تاسو مشیت نکېږي د پکار د دنیا او په آخرت اگر چې رضا او شید الله تعالی وما توفیقی الا بالله تاخذ سړي خوخه ده لیکن الله ته چې منظور یې هغه کی کنه بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي رفع السماء والكواكب وجر وجر وجر البحار اجاری کړی دریابونه الرحمن فی القبور رحمان په مؤمنانو باندې په قبرونو کې قبر کې په مؤمن ډیر رحم کوي ښا البسوا من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه دور بشارت ولال تور کې ملک ته وای جنتی فرش ورته وغړوي په خارو کې پروت دی جنتی لباس ورته واغوستو الرحمن فی الاخره للمؤمنین رحمان دې په اخرت کې په مؤمن خدای دې موږ خپل رحم کې راولي هیڅ عمل نشته خدای غره تا ته معلومه ده تعالمي زمونږ دور عمل نشته ستاده پاره موږ سو کړو دا ټول یو دی مونږ ته ندی کې به انسان وې سو کی دته وایا نفس شیطان دنیا مخلوق دینه به ته خیر کارو کې دنیا دې نه پری دی ته چې دا سلور دی وکړل نو سلور انعامات د خدای درکې ښا یا انعامات فيها انهار من عسل وانهار من لبن وانهار انا سلور نهرونه ته ودی بوزي فا شکله الله تعالی دې موږ تاسو بچو ساتي وتعلمان خدای دې موږ بچو بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت فوقت اسمان اوچويږي تخفيف ښه فیذل کواکب انتصرت فواجی کواکب دا تور انتصرت راو غردی په مقدس ما دا ټول توري براو غردی ښا میدان جوړی اوس په خلق ژوند دی کیږي ویذل بحار پاو چې دریابونه په جره جاری کړی یو بل ته جاری شي نور په ولګي چې ورولګي نو دا به د دې به داسې براوځي کنه لکه تیغ چې زرغونیږي نه سار پټه نه پچې سار ورشي دیوار دوره دوره ولاړی دوره دوره داسې به نه غراوتی ښه فإذا القبور بعثرت وبرولوجي وخارج اغي دا براوزي دا اذا اذا شرط دی علمت نفس من عالم بشي نفس خبردار بشي کوی بشي نفس ما قدمت هغه چې د مخکې کړي من الخير والشر واخرت هغه چې په رسته کړي من الخير والشر عن العمل یو عمل مخکې کړي یا رسته کړي دی به الته پوښ اوس الله تعالی انسان ته وای و انسانا جبار منتقم هغه نه اوریدلې هغه نه ویریګا سجدوګه د تعالی پر رب کریم سره نه بقار کې ناراضي غضب کې بن ناراضي بدل بناخلي الذي اغذات ته اشاره کوي دلیل توحید خلقک چې پیدا کتا په اخوا په اعتبار د سره به اعتبار صورت و سلامت الاعضاء سلامت اعضاء او صورت څنګه فعدل ک برابر ک لا صحفا برابر ک رښتیا وای ک یو خپل یو لیش کم وا ایو بل یو لیش سیوا وا صاحب سهل دا یو لاس دوګه دی دا بل لاس نیم غزوي بیا به سهالو ځان پیژن رب او پیژن نو کافر ځان نه پیژني نه غوي دي نو رب سو پیژني ښا قربان د الله تعالی انسان داسې پوي لکه دا ماشوم چې مور پوي خپلاره پوي داسې دا انسان زناور پوي موږ په انسان وګوره کنه څنګه پیدا کړی ها اتبعی اربعه وګوره پوښي ستا تبعی اربعه دا به غفلت سره لګ دا ته غفلت مکو نظر وکا وګوره فکر وکا نظر وکا فکر اوس ترقی کوي بل تکذبون بالدین ځان ته خیال نه کوي دی تکذیب کې د قیامت دنیا څخه تکذیب د قیامت کې د غیبه بل تکذبون بالدین بلکې تکذیب کې د یوم الدین د قیامت ور قیامت نه مني کما قل خلق د قیامت نه مني ښا دا هر شپه د کېږي خدای وعده کې خلاف نه اوس کافر خدا اول نه در اخره پورې تش تبعیده تبعیده نو د سره سره ملائکه ځان کړی الله وی نه ما قانون دې سره وی چې دې سبا لګو دا ارزه دې پټوان اخلي ارزه دې پټوان اخلي هر ځای کې تاسو چې کوم عمل کوي دی لیکي نه تر دې نه خود لګا لكن یا هغه لیکل کوي دا هغه چا حال وي چې هغه اسلام نه قبول تکذیب کړي په یو وتل نشته چوټي نشته لقا الله وی وما ادراک سچ په یو تعالی ما یوم الدین صدر د جزاء دا رد د جزاء صدا دا خطاب دی وما ادراک کی اثبات رسالت ته وما ادراک سچ په یو تعالی ریا پیغمبره ما یوم الدین صدر د جزاء ثم دا سخت رد وی ولې دا عبارت وای ثم ما ادراک بیا چې پوهه تعالی را ما یوم الدین صدر د جزا روز د قیامت صدا یوم پارس کې داسې سخت راز دا لا تقدر شیئا من الشفاعه یو سړی باندې شي کولې شفاعت لا تملکو یوم لا تملکو نفس چې مالک به یو نفس مطلق دا د شپیدون کې دی و انسان څه شي دوکه کوي پر رب کریم سره دی خپل بدن ته وګوره او ته تکذیب کې او ته قیامت نه منې امومن بمدو ان الابرار لفی نعیم نعمتونه کې فاجران په دوزخ کې ولي د توحید منلې دی ا دې توحید نه مني د رسالت منلې دا کافر رسالت تر رسول پاک نه د قیامت منلې کافر قیامت نه مني دی مسلمان قران منلې کافر قران نه مني نه اغبا تباشو امومنه نجات منته سوق بمومن نجات مؤمنان قد افلح المؤمنون لا يفلح کافرون بره نمومی کافرات ولی بره نمومی لکه مؤمن توحید رسالت تخفیف بشارت سلور واړو باندې عمل کوي یریږي او عمل کوي ایمان په مابین د خوف او د رجا کې دی نو مؤمن کې يروم دا او امید وساتي نو دل بشارت راغې وای ایوا ان الابرار لفي نعيم دې په ابرارو کې راغې کافران فجار فاسقان کافران په جهنم کې وي ورځ د قیامت کې نو توحید او رسالت تخفیف او بشک امر د پاره د الله تعالی دی تصرف د الله دی اختیار د الله دی حکومت د الله دی نو توحید الله ومنه کړه نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت حاصل سره وته دا یا او طالبان وایو د دې صورت د مخکې صورت سره سم مناسبت ده ویل للتوب متوففین ها صورت نازل شوه د پس د عنکبوت نه فعنکبوت کې الله تعالی وی چې توحید اومني ستاسو د خدایانو تعلق د دې خدایانو سره ستاسو تعلق داسې مثال ساتي کما سلیل عنکبوت څنګه دی ورپسې کما سلیل عنکبوت اتخذت بیتا نو ستاسو تعلق د خدایانو سره لکه تعلق د عنکبوت د جال سره نه خیر ور کوي نه فائدہ نه ګرمي د فکې نه یخني د فکې نو توحید منی بچی د نقصان نه بچی د نقصان نه نقصان نه به البج کیږي چې د الله حق په ظاهر اړي چا حق راړي نیو حق د الله دی هغه منل توحید عبادت کول دا د الله حق دی تب الا د بچیږي د عذاب نه او بل د مخلوق حق د طالبانو د مخلوق حق څه دی د مخلوق حق دی ستا حق دې ما ته زما حق پتا دې ستا حق په ما مسلمانان یو که کافر یو خو یو بل باندې حق شته دې هغه حق دا دې د مخلوق چې د مخلوق په حق کې بټګی نه کې مخلوق ته به دروغ نه وای ها مخلوق ته به دوکه نه ورکه که کافر دې ور سره به دوکه نه کې که زناور دې ور سره به دوکه نه کې ښا ته ځان ته مسلمان وای على الابرار في القيامه انعام بګي په ابرار باندې په قیامت کې ان الابرار لفي نعيم هغه سره شو ويل عذاب دي یو ويل عذاب دي یو ويل کنددا کندتم وي عذابم دي کنددا دا یو جهنم کې کنددا دا نور جهنم ده دینه امن غواړي سلور سو زلا سو زلا خدا سو زلا سلور سو زلا وي خدای پاک ما دې ویل نو ساتي دا څومره نه ورته امن ویل کندل عذاب دې للمتوففين د پاره د متوففين متوفف چاته نقصان کوونکی په حق د مخلوق کې په کېل او پیمانه کې د نقصان کوي کېل او پیمانه کې د نقصان کوي دا متوفف متوفف دي ته وي چې په توله پیمانه کې نقصان کوي طالبانو الذين لا متوففين اكثان دي اذا تعالوا فهو قت دي تول کوي د خلقونه اذا تعالوا چې اخلي د خلقونه تول کوي د خلقونه ځان لا وزن کوي ځان لا اپ خپل پورا اخلي نو چې کم ورکی طالبانو اپ خپل پورا اخلي ها او بل چې ورکی نو کم ورکی نو چې دا طول او پیمانه کانو کې کمی کوي حکومت د کافر وی که د مسلمان وی نو نسی کنه نسی مجسریت ګرځي وای شو ولګ نرخ نه یوا شی بنو کاونی دي صحیح دي کنه ډوډۍ پوره ورکې کنه مجه سره کان پدی ګرځي نو یې چا تول کې نقصان کنه اپیمانه کې ویني سي او یو لاک دوی جرم کې اجیل ته واچي ایته د مخلوق په حق کې تم کمه کې غنم جوار کم ورکه چینی کم ورکه ګوړه کم ورکه چای کم ورکه پای کم ورکه نو هغه یونی سي نو جیل ته کی دا کوي کنه دا په وطن د مسلمان کې په وطن د کافرو کې دا یو شان دی کافری نسی جیل ته کوي مسلمانی نسی جیل ته کوي ولی ته د مخلوق د مخلوق په حق نقصان کې نو خود به جیل تکیږي نو جیل تکیږي وکنه خطالبانو خبر دې دا لراړي چې په حق د خالق کې نقصان کې نو تا به جیل تدیږي کنه زیم تاسو یې خدلا تړې دې مسلمان دې کافر دې چې په حق د الله کې نقصان کوي دې به جیل تدیږي کنه په خبره پويږي ته لاس نه وای تا ته حق د مخلوق په ځای راړه ټګي مکو او حق د الله په ځای راړه ټګي مکو ناراستی مکو ناراستی مکو خانه یقین ساده مسلمان دور ناراسته شوی دی دور بیکاره شوی دی چې مندار یان شي چې خدای پاک دې مسلمان باندې توش خوش اورور ته پوس نشته د اګری نګری ده یقین وسات نو په حق د خالق کې په حق د مخلوق په مفهوم د آیاتونو پوه شوي کنه معنا خدای له درځي د خدای فضل له په مفهوم ځان پوي چې په حق د مخلوق کې نقصان کې نو بادشاہ د جیل ته کې نو چې په حق د خالق کې نقصان کې نو الله به جهنم ته نه لېږي پوه شوي به ویلون عذاب دې کنده دا جهنم دې للمتوففین د نقصان کوونکو لاره پکېلو په میمانه کې الذين دا نقصان کوونکي اذا قالوا چې دې پیمانه کې د بلنا ځان لاخلي علن ناس من الناس یستوفون پورواله کوي حقوق د مخلوق هغه خرابي انه مبعوثون دی به ژوند کړی شي لیوم عظیم پاغه فی یوم عظیم لام په معنا د فی کنه فی یوم عظیم پاغه رضی عظیمه کې یوم یقوم الناس فارج کې د ودری خلق د قبرونه رب العالمین وبدری خلق نو دی وای یا لک یوم التغابن دا دغه پاو کم دړای والا دا دی یو دړی پورا ده یو پاو کم دړی یو له سبحان الله نوم لیکو او بل له الحمدلله دای په دې کې ګټه کړې ده خانه خوشوي یا غسل وس انو کر خواجه الک سبحان الله نه پويږي اته وایي دې تسبیح وای هغه باغ پاو کم را واغستا خوشي او چې کله به دا غسل انو سب الحمدلله نو هغه په باندې به راوغه نو مونږ ولې چې رامیانو وایي افکیږي ما اوسم دا دور رامیان دي لا غړو والا دې کارخانه ته خبرو کی یاره مالا نیم پاو کم یا نیم کیلو کم یو ټیم جوړ کا یو لاک ټیمونه جوړ کا سوره کم نیم کیلو کم نو ټیم څوک تلی وي اخوا یې راخلی وړي راخلی وړي اکی چرته کمی وای دا به چرته لیک شوی نو دا به لیک لیک نه دا غارامي ویلی ورته نو چې یو لاک دو لاک ټیمان کې نیم نیم کیلو کم ورکی او دا غي حسابو کې نو 10 لاک دې پدې کې وګټلې 15 لاک دې په نورو کې وګټلې دا دې پدې مالدار شوی دی ښا تولې نکېږي ته هر دکان کې نقصان کې خدای دې غر کا ته په نقصان کې پکې غي پکې د خرته وته دا ټول حرامیان دي یقین ساته خوراک آرامیا دا پاوکم پاوکم اجي سیب دیته وای ښا دې پاوکم اجي سیب وای خدای دې دې نه وساته کرانډای بداته تاو کې نوغي کې جوړ نیمه کته لړ شي وای شي کرانډای دې لا کو نه لاته کې ادا پيوالو آرامیان دي دیم که پيو کې وبوا شي ایمانان کزان لګ پیسې حرام کړي سوچه په خرڅو وای په 3 روپۍ پیاله ورکو په 3 روپۍ پیاله ورکو په چا خو غي وابه یعنی نه پای په وو په کې سلاچه ازان له خوراک حرام کی ځان له سکاک حرام کی ځان له دولت حرام کی لا يقبل الصدقه من مال الغلول خدای دې دین نو په حق د خالق کې چې غلې او مخلوق کې مغلې او دا درته هم د کاپ نه د د انګريزانو دا غټي غټي کاپ نه دي کنه دا غټي غټي کاپ نه دي دا ټول غوري خلې دي ښا دای غټ خلې دي په دای په بل طریقه غلا کوي دلته به پانو تاسو یقین ساتي یو یو کیلو به کټینګ کو د زمیدار او زمیدار تبخکاره قاتل ما دایو دا هر یو کډ یو یو کیلو کټ کړي منډو والا به نیم کیلو کو هغه کپنو والا به یو کیلو کو نو چې یو کیلو تا ته په سل یو نیم سل 200 روپۍ کیلو دی چې هغه کپنای ته وځي وځي هغه بغټه کوي کنه دا زمون په مخ کې دی ملک کې په دې ځای کې نو رټاب غل کافران دي دویم نمبر غل مسلمان دی ادا غي نه چل دک دا غي ورته خيخه لفی سی جین دا پسی جین کې دي اسی جین وی تدای دي د کافرانو عمل نامې پسی جین کې دي وما ادراک سی چې په کړه ما سی جین څه سی جین کتاب دا یو دفتر دی جی اچ کو ورته وای دفتر جی اچ کو دفتر تحت الارضین السابعه السابعه السفلى دا کاغذون رالل نور خپل کېده ویل عذاب یومئذ پدار کې د پاره د مکذبین مکذبین کسان یو کذبون چې تکذیب په یوم الدین وما یکذب به تکذیب نه کوي د په یوم الدین معنی الا کل معتدن تکذیب نه کوي الا کل معتدن هر تجاوز کوونکی د حقنا اسیمین ګناهګار اذا تطلع علی جول تجب دیوان آیاتنا دما وی دی اساطیر الاولین کلا نه د پکاردارانګ رضا نه د پکاردارانګ تطفیف انکار دا نه پکار خا او کلا بل رانا دلته زنګ دی دا دې سم کارونه نه کوي اته تطفیف نقصان عادت دی ځکه زنګ کې جوړل دی رانا زنګ کې جوړل دی علا قلوب پرون دی باندې ما غناونو ثم يقال لهم بیا به ویل شي ته هاذا الذي لا جهنم دې كنتم به تكذبون چې تاسو یې په دې تکذیب وکړو تاسو نه منو اوس منئ کنه کلا حق ان کتاب الابرار بشارت عمل نامید د عمل نامید ابرار نیکان مؤمنان لفی علیین دا په علیین دفتر د علیین کړي وما ادراک چې په کړه ما علیون صد علیون بشارت ته کتاب دا دفتر دفتر یو دفتر د مرقوم مورده ده ایوان مو یشهد المقرب هذه لګي غیت ملک مقرب ان الابرار فتيسر نیکان لفی نعیم په نعمتونو جنت کې على الارائك تختن ما ينظرون نظر بکی نعمتونو د الله تعالی ته اداس خسته خسته به تعرف فی وجوه فی جنب په مخونو دې کې نظرتن حسن او تازگی نعیم د نعمتونو دغه قران اسکا کار تړي دي یسخون اسکول بشي ورته من رحیکن دا شراب د محبت دي خمر المحبت دا رحیک خمر المحبت دا چې اوس کی محبت وي د مؤمنانو چوري به یو بل تبدو نګوري انا به بدو جنت ته مختوم مهر زده په دې به بهر مور والي دا بر سار مور زده دا مطلب هغه سر به په باندې دا سر چې داسې کې ابو تل چې داسې یو دس کې داسې او دس کوي کنه مور داسې ختام او مس مور دایبه مشک عنبري دلته اوس په نه ته مشک عنبر په لګیدل ففي ذلك فد نعمتونو کې فليتنافس المتنافس من ديو کې من کون کې فد نعمتونو تطویب د خالق او د مخلوق نه ځان ساته دي نعمتونو کې مينو کا ومزاجو خلق د شرابو په تسنیم نه تسنیم شي لږ به به تسنیم چي نه نواچي ښه یو شات کې عینن دا تسنیم یو چي نه دا یشرب بها چس کی بها منها المقربون مقرب لا الله بندگان ان التخويف ان الذين اجرموا كثان چې مجرمان دي او تطفیف کوي په حق د الله د مخلوق کې مکذب دي قانون من الذين ودي دا کثان سره امنو چې ایمان راړ يضحكون خاندل په دنیا کې پیدا مرو بهم چې تیرې دل په دای باندې په سړک باندې اذا مرو بهم چې تیرې دل په لار باندې په سړک باندې یتغامزون اشاره وکولا ګور روزګار خیل ناس دي کنه ګور ډوډ اخلاص ناس دي ناس اشاره وکول فاذا انقلبوا فوق چې واق واسبتل الى عالم الغل انقلبوا وانقلبوا واپس کېدل وفکین په تکبر سره ډیر په تکبر ذات براتل په یو تکبر کې بروانو په اداره او هم هغه وخت چې وبلی دل دي کافرانو هم د مؤمنانو لپاره دنیا کې دنیا کې به په اداره او اوسم دا کافران دا وای اوسم دا وای ننم دا وای په اداره او په وخت کې ویني دا کافران هم د مسلمانانو د طالبانو لپاره قالوا وای دی دا کافران ان هؤلاء لدوالون دا مؤمنان گمراه دي هدایت نه دای ګمرا دي سره ترکی دي ترکه نه ځان بچ کړي ترکی یو نکړه هغه شان به ترکه پاتې شو ترکی یو نکړه نه وی ترکی یو نکړه ته ترکه ته سړې پری دي کافره وای ترکی یو ترکی دې څه ته وای چې مسلمان بربند کې دې ته ترقی وي بچي مسلمان لغړ کې دې ته دې ترقی وي وسه ترقی مسلمان وي ترقی وکړه چې مسلمان بربند کې اوګي کې وي وي مسلمان ترقی وکړه دا رامیان دي ښا الله وي وما ارسلوا عليهم دې لګل شوی په دې باندې په دې مؤمنانو باندې حافظي حافظان لهم واعمالهم فاليوم ننرد پروز قیامت کې الذين آکسان آمنو چې ایمان راوړې من الكفار على الكفار کافرانو باندې با يضحكون خندا کوي اوس دای خان خان دي موږ ورته حالت خان دوخه اوس دای خان طالبان او مؤمنان او پاکستانیان او عرب سره عجم سره خان دي خان دا وی جاهل خلق دی دا جاهل دی ترکه نه پاتې دی وی دا دی وی ترکیو نه کړه تا ډیره ترکیو کړه دا څه چلی شو مؤمنان بیا ټول عمر خان دی پورې خان على الادیب یو شپې ته کالو خان دی وعلى الارائک په تختون باندې ينظرون نظر وکي ورته وایي دي اهل نار وتا تدیدان هل سو بالکفار اے جزا ورکړ شو کافرانو ته اے جزا درکړ شو کنه تا بټوګي کولی مسلمانان سره ما كانوا يفعلون هغه چې تاسو کوو من التتویب فی حق الله وحق المخلوق چې تا تتویب کو په حق د الله کې په حق د مخلوق کې ظلم نه کو مسلمانانو سره اوس مسلمان سره ظلم کوي مسلمان حق نه ور کوي فلسطین کې دای ظلم دی شام کې دای ظلم دی افغانستان کې دای ظلم دی پاکستان کې دای ظلم دی چا پیر مسلمانانو باندې وګوري ظلم دی ظلم دی ظلم کوي کنه من الآي ما كانوا يفعلون الله دې موږ تاسو بچ خدای دې تبا کی نو دې دغه نه الله تعالی وایو چې دا تطفیف نه ځان بچکا او راشه په صف د ابرارو کې داخل شه ابرار نیکانو سره مل فجار نزان اساته توحید امنا جنت تبلرشی که توحید او رسالت قیامت نه مني دوزخ ته بلل شي نو حاصل د صورت راوت لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن انشقاق مکی دې صورت ښه هل سوء بل کفار ما كانوا يفعلون داغه سره متعلق نازل شوی د پس د انفطار نه د پاره د حکم رب او حقت علائق کړی شوی دا ور اسمان شي نو چويږي وا اتابدار د اسمان د حکم درب او حقت لایق کړی شوی دا تابعداري اسمان سره اسمان تابعدار جو یو چوي یو چوي په دې الارض پاو چې زمکه مدت غړول شي غرب شي اواره اواره بشي بسطت وسویت برابر بشي نظمکه تابعدار دا بدنی دا بنی دم با که زرګه دغه کته کنا لا کروڑ کال کته نه دی به بر راو باد کو دې وې درکا الله وې راوي باتا لازم کوي راو ګور دی دی بیا ګور یا ایو الانسان یا انسان انسان نه شکایت کوي ښا یا انسان انک قادح فدیدته قادح کسب کون کې کسب کې کار وکې کنا هر انسان یو کار کوي کنا الى ربک الى لقاء ربک ای الموت د مرګ پورې کسب سرا د مرګ پورې لګیاي کسب کې لګیاي قدحن په کسب سرا الى ربک قدحن فملاقین ملاقی بشی الله سرا نو چې بد کسب کې نو خو کا کنه چې کفر کې نو اسلام وک کنه نو چې ګناه کار کې د نه نیکای کار وک کنه نو چې بد په سیګر نو خو لور شکنه کلی غلط کار کې چې برباد وای نو ذکر کو کنه انك قادح الى ربك قدحا فملاق د مرګ پورې وته یو کار کې نو راځه خکار شروع کا خکار څه دې ذکر اذکار عبادت نیکی بل سره احسان د بل خیر کې ګړه هغه کو کنه انسان تدا کو د مسلمان هغه قبليږي د کافر هغه نه قبليږي ښا کافر هغه نه قبليږي کافرم ډیر انجیوګان چلای مطلب په کې آرامي توپ دی خیر خیر ګړي کار ولا نومي خدي په غره دې په کې آرامي توپ دی ګوره ښا دیم خیر خیر ګړي کار کوي لیکن غره دې په کې غرض انما الاعمال بالنیات قطعا فاما من اوتی هر چا غتو دې چې ورکه شي عمل نامه دا په خلاص باندې مؤمن لا په خلاص مسلمان لا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ذل حساب وګي حساب آسان نو وينقلب دې بو واپس کور خپل ته په آخرت کې وينقلب واپس په کور خپل ته اله الی خپل کور ته مسرورا خوشاله دلته څو جواب نشو البته بس ورکی ښا وينقلب الى علي مسرورا فاما من ارجع زود ورکش عمل نامه دا ورا ازواري شان دا شان عمل نامه ولي ورکیږي نو تفاسیر وي دلته به دا لاس به دلته دا لاس به دي سینه کې دنه کې دلته به راوبات ان الله عمل ادا مراد ده نو کړهو مکه اصل سورې کې دین مراد اهانت ته مرګ به بلی وي خدای مرګ راولي ما مړ کېل ته مرګ نشته ويصلى سعيرا داخل بشي جهنم ته انه لك دا سړی چې وکانه فی اهلی کو په دنیا کې فی اهلی په دنیا کې مسرورا خوشاله ډیر خوشاله ګرځیدل بس خرمستای به کولې دی و انه انجه کولې الله نه تلش ته وکي تعالی تمثيل بیانې د قیامت فلا اقسم بالشفق حاجت قسم ته نشه سره دین قسم خون طالبان دا لام زائده وای قسم می دی بالشفق په شفق باندې په شفق کې سو حالات طالبانو حالات ثلاثه درې حالات ته په شفق کې اول مین اخر شفق کې درې حالات یې کړه ها ما خام ورته وګورئ والليل قسم بدی پشپا باندې پشپا کې درې حالت یې کنا اول میان اخر درې حالت شو وما وسق چې حاتو کې دا ټول مخلوق را جمع کی حاتمات ح ما وسق را جمع کی دا ټول طالبان هم راشي مدرسې ته کمرو ته وردن نشي اسو په کې ګرځي جیب وای او څوک موبایل پټي هر کیسه دنیا هغه په کې یادې کنا اثر کړی دی وای شي ته په اغلا کې وای شي نو دا سر کولی بغشته نه وما وثق جمع شي والقمر قسم لي په قمر باندې اذا اتسق فاوغ شي بدر شي په قمر کې درې حالات دي کنه اول کې هلال بیا بدر بیا هلال ختم شو اوس په ختميږي طالبان اذ تسقا دا درې واړه قسمونه شو ښا دا درې واړه قسمونه شو جواب د قسم څه دی ها لترکبن طبقا عن طبق دا جواب د قسم دی لترکبن او بغرزی تاسو لترکبن سوار بشی تاسو یعنی او بغرزی تاسو طبقا او بغیر یو حال نه بل عام حالات ستاب مختلفي برزخ کې د سال له قیامت کې د سال له جهنم کې د سال له لترکبن طبقا عن او بغیر یو حال پس بل حال نه خو شوی په جواب دا حالات مختلفه فما لهم سدي دی لرا زجر دی لا يؤمنون چې د ایمان لري بعد بیان القرآن پیدا شعور لسته چې قران په دې باندې دې سي دین کوي تراوی نه کوي سي دین کوي سر کو دي بل الذين اكثان چې کافرانی تکذیب کوي په دې قران باندې په بیان باندې والله اعلم بما يوعون الله عالم نه پاجري جمع کوي پسینو کې من الكفر حسد بغض کینا کفر مسلمانانو ته فبشرهم زیرو کې بیا عذاب الی په عذاب درناک ته الا الذين مگر ناکتان چې ایمان را عمل صالح کې لهم اجر غیر ممنون دیل را اجر نه قطع کړی شوی دیل بلوی اجر ورکی لوی اجر نو قیامت را روان دی حالات په مختلفي انسان کسب کې سم کسب وکا خخ عملو کې بد کې محققت فوکه نو چې بد کې نو خکار وکا کنه چې بد عمل کې نو عمل وکا چې کفر کې نو اسلام راړه چې بدی کې zarar راته نو نیکی ورسو چې بد کې نو خو ورسو احسان وکا نو آلات په دې خشيخه عمل نامه په خلاف در کې نو بشارت مؤمن تشو التخويب کافر تشو او که توحید دی ومنه او رسالت دی ومنو جنت ته به بوزم لترکبن طبقا عن طبق اذا قرئ عليهم القران سيدي لګوا نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت صورت حاصل سراوت الى بسم الله الرحمن الرحیم نازل شوه د پاتې سورته شمسنا شمس کې الله تعالی وی قیامت راغی نو دلته کې ورته وای جوړو ته وګورخه نازل شوی د پس داغه شم تخویف د طالبانو والسماء قسم دی پاک ما ذات البروج صاحب د کواکب دی بروج برجونه هغه معنا مو په ریاضان هغه بروج کواکب ته وي غستوري واليوم الموعود قسم دی پر د موعود باندې نو دې جواب څه دی مشهود مؤمن دی ظالم او مظلوم شاهد او مظلوم نو قسم به دی په ظالم او په مظلوم باندې بدل بواخل مظلوم لا د ظالم نه بدل بواخل مظلوم لا د ظالم نه نبی صلی الله علیه وسلم نه سوال او بروج او تاریخ القواکم در منصور حدیث راوړل دا اوس یو قصه کې طالبانو د شاهد او د مشهود د ظالم او د مظلوم کافر ظالم دی او مسلمان مظلوم دی څنګه مظلوم دی وګوره قتل اصحاب الاخدود قتل لګلی صاحبان لعنتیان لګلی صاحبان د اخدود اخدود څه توایي شق فی الارض خندق هو ته خندق وو لکه دا نیر چوکنه دا شان خندق النار چې دا دې بدل لې چې اور دې ذات الوقوع چې صاحب د خشاک دې اعید لرګو ډک اذم علیا پاوږي دې دا کافران علیا پایبان قعود ناسو ناس پای باندې ها هم علامه يفعلون او دي کافرانو علامه يفعلون هغه چې کوي په مؤمنانو سره شهود د شاعه شهود حاضرو ظالمان ظالمانو ناس دا ولې ذالک طالبانو یمن کې او بادشاہ او ذو نواز ته ورته وي هغه یو جادوګر ډیر مستویح نومو مستویح هغه په مال بادشاہ ته وی یو کامیاب سړی راکا عاقل دی بادشاہان دا معلوم وته عاقلان خلک هغه له وظیفې ورکې سکول کې وای چې دی ول ملک خدمت کوي نو هغه ته راکا زبوډا شم چې دا ورته خپل جادو خېمو چې ستابه په کار را دي بیا نو هغه یو لک ولا ورکو چې ولا ورکو نو هغه الک هغه جادو نزد کو هغه جادوی نزد کو هغه مسلمانو هغه مؤمنو قابلو په سکول کې سبق وي نو هغه دین زکه توحید کلک پاغي باندې ودرېد عبد الله بن تعمیر نومو هغه د ولادت با ساعت د رسول پاک د پیدایش نه دوه کاله مخکې دا واقع ده نو دای دته دبا په باندې باندې ته وسې ذکول نه د بادشاہ د یو سړي دغه نوکر یو سترګه خراب شو انو دو د ګور کلک پټ مسلمان دومره کلک په دې باندې دم واچي جوړ شي چې دم واچو هغه جوړ شي خدای پاک نظر ټیک ته سرګې ټیک شو ویدا څنګه ټیک شو ویدا الله په حکم باندې الله ټیک کولو والا دی ما دم بادشاہ ویدا چرته ای بس مسلمان مسلمانان نورم بادشاہ وی ته ما لګره جادو کورلې تا خو موږ به ښکاندای شي زده کو ته مسلمانې چې راجمه کې دا مسلمانان دا سي نیر یو کنه ست طالبانو ټول یو کاند د لرګونه ډګه کړ ټول مسلمانان راول الته کې د تامبوانو له ول سټیج جوړ کو سرتا لري ادي ته ور ورته کو هي چې چرته مسلمان راولې دی دا وزلونه وایو پلاني ځای کې ظلم شو پلاني ځای کې ظلم شو تراجه دي کافر باندې مسلمانانو چې کوم ظلمونه باندې شوی دي په مسلمان د کافر لا توبه دی مسلمان راولې دولکه او درې لکه او پنځه لکه او لس لکه هر ارسو سره دا پتعین نه لګي ښا راجم کړ چې راجم ته بادشاہ تشتیج دغه جوړ کړي وزیران نات دي بادشاہ نات دي زموږ شرکی دین ومني ایوه نه موږ سیدین منو عیسی علی السلام سیدین توحید کنا انجیل صحیح کتابو کنا هغه کلک روانو هغه له دوا جری چې دایمه نه هغه من دوا موږ هغه من ور دور کلکو په ورته ورته وی ورته مړ به شي نو څه چل به شي وګورځوي بس اشاره کوي خو دا واغې هي سره بچيو کال دوه بچي ورته دا مور به بچي ډیره خپه کیږي او بچي ته واغه ساغه ورته ورغو انو کران خوې چې وی ورته هغه بچي لا گویا نکو یو بی بی راځه راځه اور نشته راځه نو مور ور پسې ټوپ کو ور هغه خزنه سوځي هغه چې کې وې راځي وې ور مو نشته د اخواتي لمبي دي راځي مسلمانانو په خپل داو کو ور ته ټوبونه کوه هغه تا وی وبدي بلې د ور هیڅ نه مسلمان ته مسلمان ته هیڅ نه ټول مسلمانانو ټوب کړ هغه ته چې ټوپی تو بادشاہ اریان نوکران اریان یا خدای ما خدای ختمول دا څه چلو شو دی ور داسې جبه وکړه طالبان داسې ورغه هغه خپل ته پښتیش لګول او کورسه یو سوپی موپی شی جو کړو چې حالت ورغه داسې انو ای او چې هغه نه داسې تاو شنو به یې ری کړل تکي هغه ټول الته یې ریګل ادی بار راوتل نه په ګند نه په ور نه په جامي جامي ولا نه سوځي ولې تر د جامونو راوته الخا الله تعالی به مؤمن داسې ساتي دا د دنیا کې کوي چې ور دې نه سوځي ښا کلک شکلک توحید عبادت رسالت عقیده کلک ساته دا غي صدقه وګدو نه وختم شوم علامه يفعلون بالمؤمنين وما نقموا ديننا غانو دي کافرانو منهم د کفر نه د لپاره عذاب الیم جهنم د لپاره عذاب د خریق د سوزول د یوم الموعود بشارت هغه تان چې ایمان راوړي عمل صالح کوي لهم د لپاره جنات جنتونه کې به بلا داغین انها فی یوم الموعود ذالک الفوز الكبير دا دا کامیابی لوی دا ان بش ربک گرفت رفتال شدید فی یوم الموعود انه دا الله تعالی ويبدئ ابتداء پیدا کی مخلوق ابتدا کې پیدا کو یعید بیا به معاد یوم القیام ورځ قیامت هو الغفور الله تعالی بخون کې دی بخنه غواړه توبه توحید منه الودود محبت کون کې مؤمن سرا ذو العرش صاحب د عرش ته عظیم دی عظیم قدرت والا دی ذو العرش عظیم قدرت والا المجید صاحب د مجد لوی دی فعال لما يريد کوي هغه چې اراده وشي د خدای خواله چې خو خدای الله کې سجګي الله کوي تخويف دنیوي هل اتاک حدیث الجنود اراغله تا ته قصه ده لخرو جنود لخره د فرعون او د ثمود د دې طاقت مونو د خدای داوي کړو څه شو وللذین کفروا اگر چې کافرانو په تکذیب تکذیب د قران کو والله محیط والله من وراء الله تعالی رسل دین حاتکون کړي محیط ته احاطه کون کې په اسمان پس مګر د خدای د اسمان نه وته نشي د زمکه نه تللی نشي دریابونه ته نه چاپ پیرا کړی کوم په لبدي بل هو قران بلکې دا قران دا تاسو ته لسته شي ویل شي ګوري قران دا قران دی مجید صاحب د مجد لوی د عظمت مکتوب مکتوب له قران مقرو له مکتوب له مجید صاحب د مجد د لویای له فی لوح محفوظ دا محفوظ له په لوح محفوظ کې د اصول د شیطانانو نه مکتوب له په لوح محفوظ کې راغې د لوح محفوظ نه بیت العزت ترا بیت المعمور تراغه بیت المعمور کې پروت د مکه د خانه کعبه په محاذا بیا راغ په ليله القدر کې لګ لګ نازل دو طالبانو نو دای ورته وی چې ګور مؤمنانو سره ظلم شوی دی لیکن مؤمنان الله دنیا کې بچو ساتل نو مؤمن با اخرت کې بچ ساتي د وجه د سنا د دې کلمې نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه حاصل شو کلمې دې روایقه مؤمن به کفریم نه صدقه الله تعالی دې موږ تاسو بچ ساتي دا خدا شان او مرزا کافر وسوځو او د دې صورت دې رب ته ګوري طالبان بسم الله الرحمن الرحیم شی پس صورت بلدنا والسماء والطارق بسم الله شروع کوم په نوم د الله غزاته فکر او اسمان طارق د دلیل له اثبات د حفظ د انسان باندې الرحمن بخروج الماء من السماء والكلاء من الارض الرحيم باعطاء المهله للتوبه تخفيف دنيوي والسماء ربط بما بعد سوره بروج کې والله من وراء محيط الله احاطه کوي د احاطه بیان نه څنګه احاطه ده والسماء احاطه د اسمان د الله اس قسم دی په اسمان و طارق طارق طارق څه ته وی کوكب ته وی طالع خاتون کې طالع خاتون کې دی و ما دراکه چې په ګړې ما طارق څه طارق النجم الثاقب اغستور روخانه نجم ثاقب من درخشان ستوره پړکیدون کې پړکیږي انو د اسمان نو دا شو طالبان ان الانسان دلته اسمان وي دلته انسان وي ان الانسان په دې در ان کل نفس ان دې هر یو نفس هر یو نفس هر کس ارکس وای لما په معنا د الا ده الا علی حافظ مگر په دې انسان باندې حافظ دی انسان باندې حافظ فلینظر دې نظر وکي دا انسان فلینظر الانسان نظر دی کې انسان مما خلق دانه چې پیدا شوی دی مما خلق چې پیدا شوی دی طالبانو چې تفسیر ګوري ربط کې ګوري چې دې مړنه ده کنه دې نه معلوم اسمان ساتم په توارق اسمان ساتم په سره په توارق توارق څه ته وي ستوري ته وي زینت دې ساتنه دې وحفظ من کل شیطان وحفظ دې پکې نو اسمان ساتم په ستوري سره او ان کل نفس لما عليها حافظ انسان ساتم په قوت عاقله اپو قوت ناظره سرا عقل مې ور کړې نظر مې ور کړې دې نو فلینظر بالعقل نظر دیو کې په عقل سرا او په قوت ناظره او په عقل سرا انسان مما خلق لسنه پیدا شوی دی د نظر کی عقل دی متوجی کی خلق مما ان پیدا کړی شوی دی د ابو دافق دو پون کې رحم تا یخرج خارجی من بین الصلب وما بین الشاه د سړی نه والترائب د سینې د خزونه سړی د شان راضي او د خزې د سینې نه راضي دا اوبو او ذی رحم ته دا غین انسان جوړي دو سمندر یو ځای شي انسان ته جوړ شي انه علی رجعی دا الله تعالی او دوباره پیدا کول د انسان باندې لقادر قادر دی کلا یوم تبل السرائر ظاهر بکی هغه رازونه ما فی الصدور وما فما له من قوت نشریر قوت ولا ناصر ان مددگار خارجنا نه بده د خپل قوت نه به بهر د خار والسماء جواب د قسم قسم ملي ذات الرجع قسم دی پاسمان ما صاحب د رجع دی رجع ده ته بیا وګرځي بیا وګرځي اسمان داسې ګرځي بیا راشي نمازیګر بیا شی بوچي د شپې او شی به شی بیا وشي والارض قسم دې پس مګه ذات صدع چې صاحب د چوي دودا دا واخر بیا دا غیا بوټي زرغونه انه دا قران لقول دا قول فصل محکم وما هو بالهذل لا قران توکي دا ټوکی نه دي دا محکم قول لخوا نو کې نه دي وی من بچ پشي انهم لا کافران یکیدون مکر کوي په قران کې دا په مکر کې دې مکر کې په قران سره په مکر سره واکینو کې دا د تدبیر کوم په تدبیر سره الله وی فریدا فمهل الكافرين مهلت ورکی کافران الله امهلهم رویدا مهلت ورکی دل زمانه طویلا زمانه طویلا انسانا انسان تا ساتم په عقل باندې او اسمان ساتم په طارق باندې نو تول قران نه مني ها اسمان نه سبق واخلا د زمکه نه سبق والا ما هو بال ما هو بال ما هو بالهذل فهل من دي تور قران ته اسمان ته وګورا زمګي ته وګورا تب عمره پیدا کیږي ومنه قران ومنه دا چې توحید رسالت تخفیف بشارت سلور واړه ومنه جنت ته بلار شي کنه منی دوزخ ته بلار شي حاصل راوت لا اله بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعلى مکی ده الله تعالی وی الله د په واپس کولو قادر دی او ته قادر دی الله او ته تسبیح وای دا الله نو الله انسان ته وای دوی نعمت بدر کوم ښا او چې ته مسلمان شې ته قائل د تسبیح شې دوی نعمت بدر کوم یو انعام دنیا کې یو انعام په آخرت کې دوی انعام بدر کوم یو دنیا کې یو آخرت کې طالبانو خیال کوي ورته اوس دوی انعام سدي نو یو انعام دا د طالبانو په دنیا کې او بل انعام په آخرت کې بسم الله شروع کن الذي هو اعلى من ادراك العقول شغا اعلى ده ادراك عقولنا الرحمن بتعليم القران حاصل موږ بسم الله کې وایو سورۃ الرحیم علی من هدایت ورکړي موافق د تقدیر ته مې ته هدایت کړي د اوبو غوی ته هدایت کړي د وخو انسان ته هدایت کړي د ډوډۍ ته ډوډۍ خورا دی واخه خوري ادی به وو ته دوی والذي اغذات الله تعالی دا بل دلیل عقلی دی اخرج المرعى قال جا مرعاك چراغا دا غیاګان میره کې ځنګل فجعله غريغ لرغثا ان تور لکه دا بوس دا غرونو خلق اوریبی کنه ډیر سرګړې اوریبی هغه کیږي نو بیا تور شي احوا اسود تور شي احوا تور شي نو وګوره ستا تنظیم کو ستا د غیانو تنظیم کو نو ته اولو القران اولو القران دوی نعام سبح اسم ربک الاعلى دوی نعام ولرکم یو نعام داده سنقرئک به اوللم پتا باندې قران په دنیا کې فلا تنسان بلیری دا انعام یو لخوا دا نتیجه شو دا انعام شو ته قائل د تسبیح شه قران ته باندې کینو قران ور باندې ولولم بیا باندې یریږي نه نو د دې دوه مقصد طالبانو حفظ کړه قران نه بدیریږي یا ته قران نه بدیریږي وایا قران زدک قران وایا قران لګیا قران سره قران وایا لستل قران عبادت او ریدل عبادت زکول عبادت قتل عبادت نور څه غواړي وګوره ورته ځه اجاهل خلق وایو وای د تش قران چې الفاظ له وي ثواب نشته دی غول خوري یو ګلاس میتیا دی ورپسې سکی حدیث کې قرآنی د الفاظ ثواب چا چې دا صورت وي حدیث کې خدای لري من قرأ سورۃ القاف من قرأ سورۃ ملک من قرأ سورۃ یاسین دا ویلي قرأ ای ویلي دي وای شي چا چې ولوت دا چا چې ولوت دی به د پیغمبر نه خپويږي نو وای نه په خیرات باندې ثواب نه ور دي اپیز له ثواب نشته یو مسلمان خدای لا سړی له ثواب نشته دی ګور داسې فرقه راوته خانه د دې ثواب وای نشته دی امون وو ته په ټکی په معنا م پويګا قران ته ګور وایا ستا ثواب کیږي اسی وایا قران اتا سره دا دا خرب روس راوځي کنه خرب دا خره دي خرب راوځي ارسه کوي موږ د خرو خبره به مانو کده سړو نو تا ته خبره کوي احمد بن حنبل چې الله تعالی خو کړي ورته وی تا ته انسان پسنې دی کی بی بی کتابي په کتاب زما سره وی بفهم او بغیر فهم نو الله ورته وی ایون چې څنګه یې الله ورته وی ار څنګه چې ماته باندې دي کې کال فاض ور دي امید دې کاته کمانی ور دي امید نو الله خو یې دواړه کړي ا دې وای نه د ما الفاظ ثواب نشته دي اپیز له ثواب نشته اسی لستون کې لتا پیسو پورې چې په معنا نه پويږي خوش الکه مسلمان دې قران ذکر وای چې کافر کې ظالمه اخر کې دوه انعام بدر کوم یو په دنیا کې او بلم پتا باندې قران دا یو انعام دی سنقرئک قرأت ویل دي ښا او ځکه ترجمه همت پیدا کی ترجمه هم ځکه قرأت ویل دي ښا حق د قران ختمول دوه دلا حدیث کې راځي دوه له ختمول دای نه دی ترجمه سره ختمول تماته یو یو حدیث وایي چې ترجمه سره ختم کا ختمول د قران ویلي کا دوه له ختمه حدیث دا ویل خلکو له دوکا ور کوي د خلکو دا خزي او سړی خرابي وای د تش قران دغه نشته دی تعالی د خدای دی یو ثواب نه درکې موږ له الله ثواب راکې په تش لستو باندې په تشو کتو باندې سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله هغه چې رضا او شي الله تعالی انه يعلم الجار دا الله په جني جار لره ما يخفى هغه چې پټي فنو يسرك آسان وکم تعالی للدار اليسرى دوی من عام داده ته به په آسانتیا تر بوزم دار د آسانتیا تا هغه نه الفاظ وای نه معنی وای دا بدبخت دی خو بیا به نمړيږي پاري اور کې ولا يحيى نوي په آرام قد افلح بهر من شمن تذكى جاج توحيد من ځان پاک وعد واغس قران يوي واي وذكر اسم ربي ذكر كي نوم درب فصلى او مسكي بينذ فصلى على الخمسه والله شکایت کوي زمنګ نه خو اخرت مپری دی د دنیا کار کول او اخرت په موبایل دی بل توثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غوړه کوي توثرون غوړه کوي لذات د حیات الدنیا والآخرت خیر اخرت به تر دی او ابقا باقی دی ان هذا دا مساله د فی الصحف الاولى دا په کتابونو اولاو صحف ګوره کتابونو تويخه دا په کتابونو اولاو کې وا ا کتابونه کوم صحف ابراهيم کتاب د ابراهيم عليه السلام ګراف ګراف داغه د کتاب نوم ګراف دی ولا صحف کتاب د ابراهيم عليه السلام سنمو ګراف ګراف کې دتا و موسی او کتاب د موسی عليه السلام تورات کې وا ګراف کې تورات کې ملي کړي وا چې ول اخرت خير او ابقا سره وی نصیحت ورکه په قران دلته الله وی دنیا ترکا نصیحت ورکا دنیا دنیا ترکا نصیحت ور اخرت واخلا او اخرت زکه واخلا وګوره چا چې نه هغه صداقه انجام وګوره بسم الله الذي يقص الغاشيه چې بیان کی راته د غاشیه الرحمن بيرسال الرسول للتبليغ الرحيم انعم على من یومئذن وجوه الكافرین تنوین عوض مضاف الیه له وجوه الكافرون مخونه د کافرانو یومئذن په دغه ورځ کې خاشعه ذلیل وي ذلیل وي ښا عامله کار وکي څنګه کار وکي غر ته کېږي کوزي د ور غر دی دا غوبو دي چې نو دومره ګرمي به چې اوسې کنه انا بس ارثبت نکته وتی ليس لهم طعام النبي دي لره طعام خوراک ويسوي نبي دي لره طعام الا من دوري مگر زقوم وچ زقوم دوري زقوم وچ توي طالبانو هذه زقوم وي دي دوري وچ زقوم توي ښا اشين تسوي زقوم وچ تسوي دوري دا فرق دی ورقه د عربین قربان دور فرق دی دوري وي وچ او زقوم وای شین تا نو دا بین دوری اوچ رقم لا یسمن سربی بنه سړی چې خوري سورب شي ولا یغنی من جو ان لرکی ده لګنا دا حال بیخا دا به حالي د چا د کافر دا د کافر چې نصیحت و نه بس د قران نه او کفر یو کو دا غو دا حال ادا یو نه مله چې سبح اسم ربک الاعلى دا نه مني دا وداج او چې چا ایمان راړو توحید قبول کو رسالت قیامت مني دا بدا غالي بشارت وجوه مخونه د مؤمنانو یومئذن پدارت کې ناعمه تر تازه بي لسعيها د وجد عمل لدنا ثواب چې نه رتی هغه ته حرارت د اور ادنا ورته نه رتی وی ادنا نه لا ګرمي بومدي په جنت عالیه لا تسمع فيها لاغيه ناوري په دې جنت کې کلمه لاغيه کلمه باطله جنت کې ګور کاندل پوچ وینا نشته په دنیا کې هم د پوچ وینا نه ځان ساتي د بعض سړي جت شوی د عادت ځان نه ورور غړي ورور لاغيه کلمه باطله فيها په جنت کې عين جاريه چې دی به جاری سلور چې دی به هغه سلور انهار من لبن هغه راو باسه کنه ته صفور کا دلته لیک ځان لا ته دور خواري نه کې فيها انا عين جاريه فيها سر مرفوعه تختونه به اوچت په جنت کې جنت کې به تختونه اوچت طالبان اوچت تختونه به دور اوچت تخت به نو دې وو یره دې ته به خېجم څنګه واکواب موضوعه ګلاسونه به لوخي اکواب لوخي ګلاسونه او دا سورا دا د کور سامان ته وي وي اکواب هغه ته وي یو خلی سوراحي بتک ګلاس جګ نو لوخي شدار یو یو خلدا موضوعه فی الهوا د جنت ګور دا هوا کې پراتی اوس موږ دی المارای کې کې دې دا ته وره کړه المارای جوړ کړی کنه طالبان کمره کې درز درو جوړ کړل لکه میخونه ټګي څه تختی نه لټګي الته په هوا کې کې او غر دی هغه ته د ور غر دی خېږي کوزيږي نو دا خو ګرانه ده نو الله تعالی ورته وی صادق مقلا مخي قران لولا ساده قران لولا الله تعالی وی ته تاسو را دا غم دی چې دا تختونه به اوچتي دي ته قتل ګراني دا ګلاسونه به څنګه په هوا کې پراتی دا د ترغم دی دا بالښتونه به څنګه دوره صفي دا شطرنج یې بس څنګه غوړې دي دومره لوی نو الله تعالی ویتا دا یق مقلا دې دا ته نګوري افلا ينظرون الى الابل نګوري ته خان اوخته کیف خلقت څنګ پیدا کړی شوی دی ته اوخ نه سبق واخلک نه ساده کمقلا کوخ کینی ته په بار کې دی خوشي اته په د پاسه سور شي بیا وخت وای پاسه نو هغه پاسي نو تاسو هم چرته ورسئ دقه شان دا چتونه بکینی چې ته کم چت دین را چت په کته راشي نو ته بال تکینی ان را چت په بر باندې دی ښا دای خو دې پلار خو دې دا جوړ کی د یلته کې هغه شی چې په غاسوي ورته وای لیفت جوړ کړ زانګوی جوړ کړه زانګوی جوړ کې کته پورته کیږي خلک په کې کته پورته دي خربچو راشي داسي بنگله بکته دي راځي ها ته لسم چته دي لسم چته بتاله دي تراغلي شلم چته دي سلم چته دي هغه بدل تراغلي ته به تکلیف نه کوي وخت نه ګوري رفعت نګوري اسمان ته څنګه اوچته وي دي د اسمان نه په چاټینګ کړي دي په هوا کې الله ټینګ کړي کنه ستن ویني یا ګندل دي یا چاټینګ کړي دي نه بي د الله نه نه ملک نیول دي نه چا نیول دي الله په خپل قدرت باندې هو اسمانونه ودرول هیڅ ور سره نشته دي نو ستالو کې باندې خورول یو ولو کې به یو ول لوخي بدل دو وسه ولوخي بدل خوار کیه هو شوي په على اسمانونو مقابله کې هلته مقابله راولي خو دی وای او دا دور به ویلل ونمارق مصفوفه دا سترنج دا بالغتونه به دې دا نه بالغ دوسي دوسي بيخي محل کې لوی محل دی وای دور بالغتونه به چرته چې جنت کې دور لوی ځای دی الله وي ته دوه رقم اخلي ته دوبره نګوري ویل الجبال کیف نصبت نګوري ته غرونه ته څنګه ټکوي او روس ته می غرونه را روان کړی دي راځي راځي کابل ته نو کابل نه داسې راځه راځه پاکستان په کې لګوالې چین ته نو په کشمیر ته نو داسې تلی دنیا ته پته نه لګي نه دوبره غرونه غروم نو ستا بالښتونه بخوارنه کوم وي قمقلا الله وي ته دې ته نه ګوري سبا لختونه خورول سدي دي غرونه نه سبا خواخله کنه د غرونو لهر بیا خلاصيږي د غرونو هغه سلسله بیا خلاصيږي دا یو لوی سلسله ده د کال دولس میاشتې په واورې پرتی خانه د کال دولس میاشتې په غرونو واورې پرتی یو سلسله د لوی کتا سوري د اریان ما خود لری نه لیدلې دا نږدې نیم تله خیال مې دی او خدای دې موقع پیدا کړي دا نو ستا بالښتونه نشم دا کول اوس د دې یو بل سودا ده په دې جنت کې به قالین غړېدلې دور لوی قالین به ځکه د جنتی یو بنگله بسوره یو بازوی به رسول پاک وای یو بازوی سوره دی یو دیوال شپېته میله ثوابه او پیښور شپېته میله دا یو بازو دی ښا دا یو دیوال دی هغه دوی مې نه دی ویل هغه واګی ترته یو کیندیات رسی پته نه لګی ښا دوره یو دا د یو جنتی بنگله وای الله دې تاسو موږ لراکي نو دې بنگله کې به قالین پروتي نو دې وای دومره لوی قالین به چرته وي نو الله تعالی وای یقم وکړه دې ته نو ګوري وی ال الارض کیف فتحت دې زمکه ته نو ګوري څنګه مغړولې ده دې قالین ته وګوره کنه د نن نه پنځه میاشتې مخکې د ازمکه یو شین قالین وکنو غنم دوره دوره شین قالین یقین ساته زه کله تلم په لا روان دي یا غرته او ختم یو خون به کو عجیب قالین نو ستا قالین الله نشي غړولې هغه قالین غړی زمکه غړولې ستا قالین نشي غړولې خو شوي وي په خیال ته مرا هریږي بخونه اوس یو بل ساته ساده بل ساده خبره کوم یو سړی ویرا دا انعامات د جنت براته څنګه ملاويږي ها دا به څنګه ملاويږي نو الله تعالی ورته وي وساده دا خډیر آسان ملاويږي درته راشه نو ته چاته ضرر مرسو خوراک معمولی کوا او بار ډیر وړا دربار بری صابر درخار خوري قانع ای وصف اگر جوی در اهل صفا بینم په بار وړو کې قانع وي په خوراک کې معمولی خوراک کوي سپیړې به موږ نه خورو خانه سپیړې خوري غني خوري زوز خوري چاته ضرر نه رہی ګډي دا ګډي حق نه وای د بيدي حق نه وای د غوا حق نه وای د غوي حق نه وای برابر دي زیاده په ونو کې ځان لقا چې چا حق تلفیره نو ته د چا حق موها هو چې چا نه پیسې مو پټو موبایل مو پټو خدای ته وګوره دا سکه زناوره ولې پیسې موبایل پټه زناوره نو ته ولې راکې پر دې حق دغه کې د اوخ نه سبق ناخلي اوخ په شان ژوند تیر کدا بار ډیر وړا او خوراک معمولی کو دا انعام بدر ته ملاو شي دا انعام بدر ته ملاو شي دغه کې صوفیه و یو عالم معنا کوله عربو کې خوان ډیر دی الله تعالی ذکر وکي ما غلط شوی عربو کې خرد ډیر دی خر الله ونی وی هو خوی دې کې سبق دی ان علامه کې خو خره ډیر دي تاسو خبر یې وشي هغه خو خره ډیر دي خو خره یو نه وی وخی وی وخی سبق دی دا وخ چې راشي کنه کوړه مشران متل کوي دې دا څو ګوري چې زبر د خلک وساتم کنه دا مشران ساجيبه خبرې کوي تاسو یو ګوري چې را خلک به وساتل شم کنه دغه په خو بار بوړو مزدوري کوي کنه دا اس چې راشي نو دې دا څو ګوري اوچت خیالات ساته الله سره ښا مخلوق کش کا خدا الله سره تعلق ساته سبحان ربي الاعلى علي ذات سره تعلق ساته نو دا انعامات ورته ملاو شي تعلق د خدای سره نو ستا تعلق خدای سره ته نور تکي من كان لله كان الله له نبي پیغمبر سوي بل بل څنګه دی ورپسې اوس وای دی ویل الجب غر ویل الجبال کې د انعامات د جنت برته ملاوي شي خود غر پشان بکلا کې فعقیده کې په مذهب کې په اسلام کې په دین کې دا کلک اوسي لکه چې غر کلک دی غر باندې وزر غر باندې سیلای راځي کنه طوفان راځي کنه ګلای په وریږي کنه ګرمي یخني په راځي کنه غر د ځای نه خوځیدل وي نو ته به خپل مذهب دین نه خوځینا کلک په عقیده ولاړ ښا دا انعامات برته ملاويږي چې عقیده دې کلکې دا نه نن مودودی جن بلر جوړ اهل حدیث جن بلر ور په قادیانی جن بلر ور په پیدی جن بلر په په کافر شي دا زینه دا خو د چر لګای دا کلکو سکلخه تاسو دي خلکو ته نه ګورئ اولی په یو کې نو بیا په بل کې نو بیا په نو اخیری نتیجه خسرت دنیا او الاخره دین دې خدای او ساتقه غر نه سبق واخل خانه مر خواتی مرادی کنه نو په مردی شو کنه وې سې څه چل له مړیږي بره الله تعالی دې موږ کلک ساتي طالبانو کلک ساتي دې ځای ته ګوري او بل ورته وي دا انعامات د جنت پر تملاوی ګوچت خو تواضع بکې ویل الارض کې فسد تواضع د زمکه نه زکا د زمکه په شان تواضع کو انکساری تواضع د زمکه نه زکا ښه وښوی خاک شوی تا گل برویت رنگ رنگ خاک شوی تا گل برویت رنگ رنگ محکمانه یې شو خاک شوی تا گل بر خاور شي چې درکې ګلونه زرغون شي ښا خاک شوي تا ګل به رویت زمګه کې تواضع ده زمګه کې انساني ګورې زمګه کې تواضع کړی و نو سي قیمت څوک نشي ادا کولای څومره قیمت لاله څوک غشته نشي دې زمګه تواضع کړی و نو ته تواضع کړی و وی آدم علی السلام له ټول لړلو ا دې سرو سپینو وی وی نه ازمکه وی موږ له نذو د الله د امر نه خلاف کړی دی د الله د امر نه خلاف کړی موږ ول نذو وای شي موږ د الله تابع یو موږ د الله د امر تابع نو الله د دې قیمت څومره اوچت کو څومره قدر کو څومره مقام ول ورکه تواضع وکړي